آیاتونه دیکم شپږ امور بیان شیو دویم باب د اتم آیات نه پنځشتمه پورې روان په دې کې مشپګ امور شپږ خبرې وي اوله خبره دې کې شاهد الله انه لا اله الا هو اثبات د توحید سره ده ادله ثلاثه او نتیجه او ثمره دویمه خبره ان الدین عند الله الاسلام دغه شبهه چې وارده ده په توحید چې عیسی علی السلام ته ابن الله ویل شوی دی اول د خپل عقیده اظهار خپل مشن خپل عقیده پیش کول او بیا وقل للذین اوتوا الکتاب والمؤمنین اسلمتم دعوت د طریقې چې ستا عقیده مشن واضح شي نو ال دعوت چې مشن او عقیده دی پروګرام دی واضح نه دی نو ستا دعوت باندې به څوک لګ بیک نه وای اوس سلورمه خبره کوي تشجیع للتبلیغ سره د تخویف منکرینو ته کم خلق دعوت کوي مخکې د دعوت خبره وکړه طریقه د دعوت وکړه نو په دې دعوت کې به سخت راځي مرګ جوړ لګو راځي نو په هغې تشجیع ورکوي، بهادري، بهادر شئ، تکړه شئ، د مرګ ژوبلو نه مه یریږئ، د الله توحید، حقه خبره، مسله ورسوئ. البته کوم خلک خلاف کوي، ستاسو د مرګ جوبلو کوشش کوي نا خلق له تخویف الله به په عذاب کی ان الذين يقيننا کسان یکفرون بیاات الله چې انکار کوي د الله د توحید پایاتونو تا وت توحید پیش قل للذین اوتل کتاب والامین اسلمتم چې حکم ورته کوي بالقسط په انصاف بالقسط په توحید قسط توحید داعیان د حق وتا د توحید دعوت ورکي نو دقه داعیان هم دی وجنی من الناس د خلقونه خلقو کې چې کم دغه بد سوچ فکر والا خلق دی غلطی عقیده یالا نو دغه خلق یا دا ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس دا دعیان د دا حق دا من الناس دی خلقو کی وی د دغه خلکو نه دي د دي د جنس او د قوم قبیله نه او چې د الله توحید و ته بیانې نو دوی را لګي او یقتلون دوی وجنی شهیدان کوي دا دا يهودو کارو هم آل کتابو ابن جریر او ابن کثیر روایت را نقل کړي چې نبی علیہ السلام نه صحابه تپوس کړو یا رسول الله ایو الناس اشد عذابا یوم القیامه د قیامت پر سخت عذاب بد چي نو نبی علیہ السلام فرمایل رجل قتل نبیا او رجل امر بالمعروف ونهى عن المنکر یا پیغمبر وجنی رجل قتل نبيا او رجلا امر بالمعروف و نهى عن المنکر پیغمبر وجنی یا هغه سړی وجنی چې امر بالمعروف او نهی المنکر ورته کوي دا بدترین سړی د قیامت پوره سخت عذاب ده ده یې پیغمبر شهید کړي دي لکه دلته چې و یقتلون النبیین بغیر حق او یا رجلا امر بالمعروف و نهی المنکر ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس توحید و تبیانی نو دی وجنی د توحید په دی پاداش او جرم باندې نو دلا زیر دی ببشرهم زیر ورک دی ته بیا عذاب علیم په عذاب درناک دلا با الله بدترین عذاب او سزا ورک دنیا کې مخیرت دغه پیغمبر فرمایل سخت عذاب قیامت کې دی نو فبشرهم بیا عذاب علیم الله به بدترین عذاب ورکړي او صحابه کرامو د نبی علی السلام نه تپوس کړو د دې آیات بارک چې انبیا وجنی نو نبی علی السلام ویلی واو چې قتل بنو اسرائیل 43 نبیا اول النهار فی ساعه واحده قتل بنو اسرائیل بنی اسرائیلو شهیدان کړي وجلیو سلاستا و اربعین دری سلویخ پیغمبر نبیین پیغمبران اول النهار دروس په ابتدا کې فی ساعت واحده په یو ساعت کې انبیا ورغلیو بیان وتکاو او دوی په روز په ابتدا په یو ساعت تریالی سم بیا شهیدان کړل داسې بدبخته قوم یقتلون نبینا بغیر حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس او په دې خلکو کې عام خلکو داعیانو کې چې څوک وته د الله توحید قص بیانې نو دا ظالمان اغیم شهیدان کوي نو دا د توحید تاریخ دی چې په دې مسله باندې شهادتونه مشوي د انبیو تاریخ بیا دا غي نه بعد صحابه تاریخ سلفو کې دا سي د ملک کې چې کلا د الله د توحید دا مسله نوې شروع شو نو بده ډیر شهادتونه شي خلک وجلی واقعات د شیخ القران رحم الله خلاف د قتل منصوبې جوړې شوي شاګردانې مونږ ته چې معلوم دي سو شاګردانې په دې مسله خان باچا شهید شهید اذان په توحید وجلو په اذان داغه مرګریو یو پکې مولانا عبدالرحمن د نوخار دربونو ته چرتا بارام کلی کې کمزای کېو په شاګرد وسره او طالب په لور باندې والي او شهید کړو په مسله دارنګ یو بل عالم مولانا داسې غلام سنومیو نوم میرانه زین نووت غلام حسین مولانا غلام حسین نومو دام د دی مرګره دا د میاګوجرو طرف ته پاتې شو د دې ځای نه تللی و دلته یې مناظرې وغیره هم بدعتیانو سره کړې وې بیا یې هغه یو بل کلي ته دی هلته شهید کړی نو داسې اکثر تاریخ دی ډک چې په توحید باندې حق پرس شهیدان کولی شي خدا هغه ځای کې چې کله مسله نه وي ابتدایي کوم ځای کې مسله خوره شي بیا په دې خلک مرګ جوړ نه کوي په ابتدايي ځایونو کې دا مسلي فبشرهم بعذاب الیم اولئک الذین دا خلق ده حبتت اعمالهم چې برباد شوی د دې عملونه په دنیا او آخرت په دنیا او آخرت کې دنیا کې عمل برباد دنیا کې د عمل اثر ختم شو ځکه د عمل کم برکاتی اب او تنه ملاوی خیرونه ولا اخر و اخرت کې اجر او اجر او ثواب به وما لهم ونبي دوی لمن ناصرین سوک د امدادیانونه چې به د الله نه بچ نو تشجیه ورک چې د مرګ جوړلو بنه یریږي دا تاریخ دی انبیا حق پرس په دې مسله وجلی کی عیسی برخه ورکړه او تو مونږ ویلو ابن عباس رضی الله عنه وای چې کله او تو راشي نو باطل پرس مولا مراد اته نه راشي نو حق پرس مولا مراد او تو نصیب من الكتاب او اهل کتاب چې راشي نو دواړه ته مفهومیږي غزه ته بګوري چې اوس کم مراد او تو نصیب من الكتاب نو هغه باطل پرس مليان خو ګوره ودی اوتو سره یو لفظ وی نصیبا من الكتاب نصیبا صبر خلګا وند مطلب څه دا څه غټ مولا نه دی مولا ګوټه غونته دی مولا ګوټه دی اوتو نصیبا من الكتاب چرته کنز خدری مدری ویلی نو علم تر تنو ګورې للذین کسانو ته چې ورکړې شوی ته صبرخه د کتاب مولا ګوټی دی یدعون دوی را بللی شي لا کتاب الله د الله کتاب ته راشه قران قران ته کینا په توحید پوي شي ليحكم بينهم دې د پاره چې دا کتاب فیصلو کې د دې منس کې جګړه ده هغه شرک جایز غني او ته باطل غني هغه بدعت ته جائز وای ته ورته ناجائز وای نو دا مولا ته راځه قران ته کین ليحكم بينهم قران فیصله وکي خدای قران ته ناراضي ثم يتولى بیا اوړي فريق يوړل منهم بدی کې وهم مورزون او دوی چي دي همیشه مخړون کې دي دا د دوی عادت مستمره ده چې همیشه کتاب ترابلې کېږي نو کتاب ته ناراضي کیسې کهانیانو باندې استدلال کوي خدا الله کتاب ته ناراضي چې قران وای نه لزجر نه کتاب وای نه کتاب بیانای دا ولی وجه سره وی دوی ته مغالطه شوه دا کنه ذالکا دا اعراض او تولی ولی دا وی ذالک دا بیان نو د دیو جه قالو چې دی وای لنده مثنن نارو هرګز به ونه رسیږي موږ ته اور الا ایاما معدودات مګر هغه ورځې د شمیر څو ورځې به وي بیا به جنت ته ځو نو دی شي دی دوکه کړی دي چې موږ خاصم جنتیانو بخلی شویو او څو ورځې يهود ووي خپلار نکم سلوي خرزه د سخي عبادت کړي باغې نه بعد به بیا راځونو د مغالطه دوی دوکه کړی دي اوس یو سړی په مفتو کې جنت ته ځین هغه ځان څه په تکلیف کوي وي بس اسې مفتو کې جنت ته ځونو قران ته څه ضرورت ته چې ورته کین دا دې دوکا کړو وغرهم او دوکا کړی دوی لره فی دینهم په خپل دین کې ما هغه کیسو کهانیانو ما هغه کتابونو کانو یفترون چې دوی ځان نه جوړ کړیو ا مولیانو غټ مولیانو وته کتابونه لیکلي دي مشرانو مولیانو ورلا ځان نه کتابونه جوړ کړی دي نو هغه کتاب دوکا کړی دی قران ته نه را پری دی وی مال بزا بزرګانو کتاب کافی دی قران نه راځي بزرګانو چې سویلی دي لیکلي اکابرینو ویلي دي بس نو غرهم فی دینهم ما کانوا یفترون یا غ مولیانو چې کمی خبرې جوړې کړې دی هغه دوکا کړل استاد وته وای نه سور لسل منی کړي کنه نو قران ته مکه نه گمراه بش او کله ورته وای نه ته خلا طالب ته صرف نه باندې نه پويږي او قران ته کې نه قران خو ګران کتاب او کله وته وای دا چې علم وکي کنه نو قران به پخپل ایز دشي نو ټول مریض دنیش په خپل چر د قران ایزه کی نو دی مولیانو چې کمی خبرې جوړې کړې دي د مولا ګوټي هغه دوکه کړې دي قران ته نه رابرین او دویم دی غلطی عقیده دو ککړل چې جنت خټه کړه بس جنت خو زمونږ ځای دی او مونږ چې دی نو بس بخلی شیو فکیف اذا جمعناهم لیوم دا شپږم اخیری خبره تخویب سره د اثبات د قیامت دی وی بخلی شیو الله وی پته بولګي روز را روانه فکیف نو سرنګ حالت وی اذا جمعناهم کله چې مراجم کو دی لیومن پاغروس کې لارې بفی چې شک نشته داغه پراتلو کې ووفیت او پوره باور کړی شي کلو نفس نه هر نفس تا ما جزا دا خپل عمل کا سبت چکړي وهم لا یظلمون په دی و ظلم زیاتې نه کیږي نسبت د قیامت هم سره شو تخفیف مرګ چه کوم خلک دا وایی قران ته ضرورت کتاب ته نشته مونږ هسی هم بخښلی شوی وو الله وایی ورځ شته هلته به پته ولګی قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء دی ځای نه اوس دریم باب د چبیس ایات نه تر سټ ایاته پوری یعنی د دی حصه ختمیدو پوری دا دریم باب شو پدی کی مو مغسی شپږ امور، دلته هم اول اثبات د توحید سره د دلائل عقلیه، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من من تشاء، دا دعوه د توحید ده او ورسره دلائل دي، تولج اللیل فی النهار وتولج النهار فی اللیل، دی دلائل شو، نو دعوه د توحید سره د دلائلو، وګوره هر باب شروع یې په توحید، دعوې او دلائلو کړې ده. او دویمه خبره لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین تهدید مؤمنانو ته به ترک الموالات خا دعوت پیش مسله نه مني نو داسې خلکو سره بیا موالات د زړه مینې محبتونه مکوي بایکاټ وسره وکي درېمه خبره قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله تخفيف دنیاوی علی الموالات حکم خلق د دې باوجودم دغه باطل پرستو سره موالات تعلقات ساتي نو د هغه خلکو تخفیف د دنیا د آخرت د عذاب یره او یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا دا او داسی ووایه چی حکم بموالات النبی صلی الله علیه وسلم نو ربط امراغه چې راشو بیا به وایو دی ځای نو حکم به موالات النبی الته ترک موالاتو کې چا سره دغه خلکو سره نو چا سره حکم موالات نو حکم به موالات النبی او پینځمه خبره ددې انبیاو د آل عمران او شجره نسب د عیسی علیه السلام عاجزی پیش کړي هغه عاجز دی الہ نه دی ابن الله نه دی بلکې د الله عاجز بنده شپږم خبره بیا اخیری 61 آیات کې کوي التا اعلان مباهله په دلایلو په مناظرو نشونو اوس په اخر کې مباهله وسره پکای نو دا دا عیسایانو نصاراو تبارا مباحلش نو دا شپخ خبری پا دی درم باب کی اول دعوه دا توحید قل وایا اللهم اے الله مالک الملک تباچا دا باچا تمام باچا استاد قل منا وایا په تمام حاجاتو کې تمام حاجاتو کې وایا قل کلم حاجت پیښ شي وایا اللهم اے الله مالک الملک بادشاہ د بادشاہ یعنی د ټول عالم بادشاہ ته مالک الملک بادشاہ استاد نه د عیسی دا نه د مریم عیسی او مریم دای بادشاہ نه ده باچهی چانالی چاله ورکوی عزت چاله ورکوی چاله ذلت ورکوی لاس کې د خیر شر دی ته قادر نو هغه سوال خو بکې رانغی دعا نو مقصود بین دا څه شوه محذوفه اغز حاجتی زما حاجت پوره کی او سر مقدر روباسی قل نوای وای په تمام حاجاتو کې اللهم یا الله مغه شی شروع ده دا څه مسله ده یار خبرونه دي دا به دغه مرګورو دغه شوقي کزه ها قل اللهم مالک الملک وای په تمام حاجاتو کې اے الله ته بادشاہ د بادشاہ تو تل ملک ورکه بادشاہ د دنیا د دنیا بادشاہ من تشا چاله رچو غواړي وتنزع الملک او اخلي بادشاہ د دنیا مې من تشا د چانه چو غواړي چاله بادشاہ ورکي او چاله اخلي نو څوک په تخ کې نه وهم ګمان کې مني او شا باچی تیواری تختې نه لاندې راغورځي پانسه پانسی ګارد ته ورسي دا د الله قانون و تو عز من تشا ته عزت ورکه چالر چې غواړي و تو ذل من تشا ذلیل کې چالر چې غواړي بیا د کل خیر زکا چې بیا د کل خیر ستا پلاس کې خیر او شر ده دا قاعده د قران چې د اختصار د وجنه کلا ازدادو کې او ذکر کوي نور په قیاس کې اصل دې بيدک الخير والشر خو خیر ذکر ک اشرفو اخص چې کوم هغه په قیاس کړي انک بشکت چې علا کل شین قدیر پارشی قدرت والینو زما حاجتونه پوره کې دا د حاجاتو د پاره دعا دا توحید چه وګوره دا عزت ذلت باچهی مملکت خیر شر د الله لاس کی دی الله قادر دی نو الله نه بغواړی حاجات صرف د الله نه تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل د دلائل ولی بادشاہی د الله دا عزت ذلت د الله لاس کې دی خیر شر د الله لاس کې دی وی وجه دا دا یو خو انک علی کل شین قدیر قدرت والا نو د شپې غ وخت ورځې سر شامل شي او کله چې شپې وګدي شي نو د شپې دا حصہ زیاتې دروازه حصہ ته سوالی ای کې نه نباسیات راواخ نو د خواش پوګ دش مثلا ورځ دولس غنټه وا نو کله چې شپه وګدي نو ورځ لنډه کی انډا مړه ده بچی تی جمدی او چرګه جمدی ده نو انډه تی مړه بی جان ده هم ده او دا رنګ الحی من المیت معاهد پیدا که من المیت ده مشرک نه ابراهیم علیه السلام پلار آزر غټ مشرک ده ابراهیم علیه السلام اغا امام المعاهدین ده وتخرج المیت من الحی او د موحدنا مشرک پیدا کې د نوح علی السلام نه کنعان پیدا ک دا د الله بس نظام یا عالمنا جاهل او جاهلنا عالم پیدا کی وترزق من تشاء ترزق ورکه چاله غواړي بغیر حساب بغیر اسبابو د رزق ذمہ دارم ته شپورز لندو لګدولم ستالاس کی دي او دا رنګ د حی نه میت او د میت نه حی پیدا کول هم ستا لاس کی لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین دا دویمه خبر اوس توحید بیان شو بار بار نیمنی مشرک دی او زیدی دی نو د سره ترک موالات نو تهدید به ترک الموالات موالات مکوئ او که څوک یې کوي نو هغه تهدید دی زورنه ده لا يتخذ المؤمنون ندی نسی مؤمنان الکافرین کافران اولیاء په دوسته من دون المؤمنین بغیر د مؤمنانو نه مؤمن با د کافر سره دوستانه نه کوي د د دوستانه بم د مؤمن سره ای د مؤمن دوستانه مؤمن سره ها البته دلته موالات ذکر کړ ځان پویول غواړي دا خو که صرف دا داسې عامه معنی والو کنه دا خو بیا ډېر لوی مسلې پیدا شي بیا هیڅ قسم تعلق د کافر مسلمان سره او مسلمان کافر سره جایز نه دی حالانکه نبی علیہ السلام معاهدی کړی دی را شدر شې کړی دا خیر خېګړی کړی دی کله صحابه کرامو زندگی په گواړه دارنګ پر خلافتونو کې دغه کافر ولا وظیفه مقرر کړی د کړي دای حقوقو خیال ساتلې ده نو اصل په دې ځان پوي کېخه تعلقات مختلف درجی دي د ماوی دا مسلې سره پیدا کی جهالت نه پوي نه نو کله مونږ کې مداهنت او سستی حد نه راشي او کله نه پوي د وجنه انتها پسندی راشي علم راته نه تا تبا ار شیخ خپل خپل مقام مرتبه حق خکاری نو بیا به ته په اعتدال باندې روانه نو تعلقات قسمونه دي مفسرین لیکلي یو د موالات قران چې چرته منع کړي د سنه منع کوي موالاتونک موالات موالات ستوي موالات ویل کیږي قلبي تعلق د زړه مینه محبت دا کافر سره منه چې د زړه نو سره محبت کې معادت کې نو د زړه مینه محبت او معادت به صرف مؤمن سره وي کافر سره به ظاهری انسانی بشری بنیاد باندې خیر خګړو کې چې کمزور دی مظلوم دی د لوګي نمرې په دې لار دغلتا یا چرتا هندو دی سکھ دی عیسائی دی او د لوګي نمرې یا لوګي نمرې خو د روټه ټیم دی او غریب دی وسره نشتا نو د زکات نه علاوه زکات بنه ورکه کافر ته زکات نه علاوه عام تعاون چې ځان لپیو خریس کې ورکوله ته ته الله ثواب درکې انسان دی حیوان باندې رحم دی نو دا خو زده انسان دی اگر چې کافر دی او حربي نه دی شرط دا دی حربي نه دی جنگ کې نه دی دا سره حربي دی بیا خو په ګټو بم م پرزو کوا چې ګټو بو باندې جم دی کیږي ورنه کې پرې چې مرداج او جنگ دی کنه هر دی جنگ دی حربی دی او چې حربی نه معنا اقلیت ته زیمی دی ستا ملک ما تحتوسی یا ستا ملک نه دی د غیر په ملک دی خو تا سره حالت جنگ نه دی نه انسان دی نو موالات منی موالات سمنه د زړه مینه محبت منی نه ابا مؤمن سره ولی که غیر سره د زړه نه مینه محبت شروع شي نو بیا د کفر نفرت د زړه نه وزي او د کفر نه نفرت خو بزړه نه وباسي او د شرک بیا خو زمړه دام خدي دا دام خدي به شروع شي مذهبي هماهنګو والا دا شی کوي ادمون د خلینه دو باسي چې مړه دیم خده دقه کوي اشیدار نو دا موالات بني چې دا هم ښه دي، د زړه مینه، محبت، بني، دا به مؤمن سره وي او بله دا ده چې د زړه مینه، محبت، کله راله نو ورو ورو به د هغه د کلچر او تهذیب او د هغه د کړو وړو اثر په تا کېږي، بیا به د هغه طور طریقې هم خپله وي، عقیده نظریه به هم خپله وي، نو موالات مني، موالات څه ته وايي؟ قلبي تعلق، د زړه مینه، محبت، دا به ورسره ني. دویم ده مواسات مواسات جایز ده مواسات ستوي احسان کول همدردی خیرخواهی دا جایز خو سیوا د حربی نه ښه حربی سره نه حربی سره مواسات امني اخو با مقابله کې راغله پرې د چې مردار شي نو مواسات همدردی ته وای دنیاوی خیر خېګړې ته وای خیر خوای ته وای ابو سره کې مثلا ما وې خوراکي نشته سکاکي نشته جامه کپڑے نشته ورکا ور دا مواسات وسره او همدردی وک پس بنیاد انساني بنیاد باندې لکه څنګه زناور سره ده د زناور خوراک سکاک به خیال ساته هر حدیث کې راغلیو په یو پیشو باندې خزه جهنم تلاړه او د یو سپی په ګټو وو باندې جنت تلاړه نو انسان خو بیا اشرف المخلوقات ته کنه کور دا انسان یادی سا خیال دی مسلمان نه مسلمان خو چت مقام دی خو دا نفس انسان دا کائناتو کې د نور مخلوق نه سره بهتر دی اشرف المخلوقات د حیوان نه خده کنه نو چې حیوان سره شریعت کې خېګړه ده نو انسان سره کافر سره خو په طریقې ولې انسان خوده د صحابه کرامو بیا زندگی ما مخامخ عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه نه وای چیلې لال کړو نو کور والا ته وی زمونږ غ يهودي گاونډي لمولې غل کو نه لګیل نو دا څه شو موالات کو مواسات نه مواسات ورې گاونډي د حق دی وای اگر چې کافر دی اوس مسلمان د سر په گاون کې دی دغه دوه حق دي یو دا گاونډي تو و دویم د ایمان او مسلمانه او کافر د سر په گاون کې دی نو دغه صرف یو حق دی د گاونډي توپ دی نو عبد الله مسعود د دې گاونډي توپ په بنیاد نو سو مواسات دا مواسات چې د لولېګا دارنګ د مواسات په بنیاد باندې عمر رضی الله عنه اعلان کړو چې هر سړی چې زما په دې خلافت کې دی 60 سال نه وړي 60 سال شي نو دله به حکومت طرف نه وظیفه ملایږي خرچه ځکه د بیا د کسب نه ده نو دا حکم هغه عام کړو مسلمانی که کافری ټولو د پاره مواسات بل دا د اسلامی ریاست ذمہ داریم ده کنه د رعیت کې راځي نو رعیت ته که يهودي که عيسائي که کافر خو چې حالت حرب کې د سره ني بس ما تحت نو د سره بدا مواسات نو هغه د اعلان کړو چې 60 سالا بوډا هغه تبا د حکومت طرفنا وظیفه ملاوي او واقعیت دی بیا داسې ګڼل عمر رضی الله عنه یو ورځ روت او عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه وزیرو مشیرو اهم او سره نو چې وې قتل بازار کې لره یو بوډا سړی خیر غواړي سوال کوي د چولی دنو عبدالرحمن توي رضی الله چې دا سړی خیر نه غواړي او دا خدای خیر غواړي رې ولا دی خو رې وز وته ته تا ته وظیفه نه ملاويږي ملاوي ولی هغه کم ده ستا ضرورت پی نه پوره کیږي پوره کیږي نو سوال ولی کې وای ځا اصل کې يهودیم غیر مسلمم نو زما خرچه خو په وظیفه پوره کیږي خدا دا چې په ما باندې سالانه ټیکس دی حکومت ته ورکول نو دا غ ټیکس هغه پیسې پکې نه بجت کیږي نو سوال دا غ ټیکس د پاره کوم چې سباله و ټیکس ادا کول غواړي عمر زلان هي ښا عبدالرحمن ته مخ کړ چې خه کله دا خلک ځوانانی ګټي په خپل به مخري مونږ له مرا کوي او چې کله وډاګان شینو بیا به مونږ د پاره د سوال کوي دا خبره خو زما ذهن ناري يهودي ته وې سبا راشه دربار تراش چروي غوس صحابه کرام راغون کړل مشوره دا وکړه چې بس آینده با چې 60 سال تک کم غیر مسلم ورسی وظیفه خو ملاویږي خو حکومتي ټیکس معاف ټیکس به تنه قانون یې جوړ نو دا سو مواسات دي کنه په دې ځان پوهه وای ښا مونږ باز جذباتې نه بدین نه پوهیږو خو چې کافر نوم وولي نو بس الا وجنا نه فرق ده پوه شي په خبره ا حربي ده فقتلوهم حيث وجدتموهم حالت حرب ده عام کافر سره د تعلقات دي اما ته په سیرت وې کنه نورم ډیر واقعیت دی خو یو مثال نو مواسات کافر سر جایزي سمانه انساني همدردی پښوه بشری همدردی دا جایز ده د لوګي نمرې ولا ورکه چې وخوري مثلا اکسیډنټ وشو نو چې اکسیډنټ وشو پای کې گاډي کې سکیه اندوم ناستو نو ته مسلمان اسپیټال ته وځي وې پرې د چې تړپاویږي نه مواسات دا کافر به هم د سره انساني طور همدردی دی به هسپتال ته راسه په شپ خبره دا مواسات دي انسانیت په بنیاد باندې ښه دریم شه ده مدارات مدارات مدارات څه ته وایي خاطر مدارت کنه پښتو اردو کې استعمالي څه خاطر مدارت خاطر، مدارت، مدارات وایي، ظاهري خوش اخلاقۍ ته هر چا سره ښه اخلاقو سره پیش راتلل، ظاهري خوش اخلاقي لکه مثلا ملمه ده ملمستوب کول دارنګ راشه درشه کول دوا سلام کول داش دا مدارات خوش اخلاقی ده دا خوش اخلاقی هم مسلمان غیر مسلم دواړو سره جایز مثلا دا چې کافر سره بد اخلاقی نه کوي چې هغه د ستاده بد اخلاقی نه شي متنفر شي بلکې دا خو تاریخ دی چې ډیر غیر مسلم د سوجنه مسلمانان شوي د اخلاق د وجنه اخلاق ته کتلی دا داسې اخلاق وس اسلام تراغه ډیر داسې چې په اخلاق متاثر شي دا اخلاق د علی رضی الله مبارک نه راځي عدل مو او اخلاق مو چې قاضي شریح هغه قاضي دی د عمر جلانو دور کې مو د دور کې او د یو يهودي سره زغری مسله رااله نو يهودي خو د ریاست کې دی کنه د ریاست فرد دی زغره دی وای زما دا غوي زما دا او ودا علی رجلان هو چرته پټکړې و یار سچیو قاضي شریح لکی سره اله چراله نو داوا وا علی رجلان وای زما دا ورته وی الکه ته دغه مدعی او دا مدعاله ته وې دا سما ده کنه شه د سره لاس کې ده او هغه وې دا سما ده نو مدعي دي کې سوک شو اشی چې وسر لاس کې نشته مدعي دي کنه د بل سره غوشه ده مدعالش او منکرم ده نو هغه قاضی لراله خبره قاضی شریح لا قاضی شریح وتوی مدعی ته امیر المؤمنین نو ته گواهان راول دوا دوه ګواهان خسي په سبا له یو خپل غلام راوس او بلې زوی راوس حسن رضی الله دا دوه زما ګواهان دي شي د داس غره زما قاضي شورای او غم بار کټهره کې ولاړ دی او يهودي ولاړ دی دا نه چورګا صدر صاحب راغ دی پروتوکول کې الته کې نو عدالت کې نه نه مخامخ ولاړ عدالت کې داسې انصاف وي کنه چې بس باچه وخت هم راشي نو په کټیره کې به ولاړ ولاړ په دې کې چې ګوانه پیش کړ قاضي شریف ورته وی دا یو د زوی دی د زوی ګوي خوستا په حق کې نسی کی ولې نفع سره شریکه ده کړ کې دې شي اسې ستاده پاره کوي دیم دا بل د غلام دی خو چون کې دا آزاد دی نو زګه وی به قبول کم خو نصاب پوره نشو لہذا ستا داوا صحیح نه دا شی دی بس علی رضی الله عنه سي قاضي فیصله وکړه قضا خو بیا منی او د شر مطابق وشو کنه ګوان په کارو نصاب پوره نه شو بس رد شو وته دا ده ده چا دا سي روان شو نو د علی رضی الله عنه پسې ورغه ورته وی دا استاد واله او نه بس اوس قاضي فیصله کړې ده وینا مستاده خو زه په دې متاثر شوم راته کلمه وایا چې عدالت انصاف او ستا اخلاق چې لکه فیصله شو د یو چې نور نه په زور علم واچوي جیل کې نه نه نه نو په دې اخلاق متاثر شوم لهدا مې ایمان وروړ علی رضی الله عنه ورلا د غزغره مرکز تا شوا او وسره وی اسم ورکه دام والا زه مسلمان شي jihad به پکې نو د دې شي نه خلق متاثر کړو د تسوي مدارات ظاهري اخلاق ابي او سلورم شه د معاملات لین دین معاملات تجارت ملازمت وغیرہ دا شین تجارت ملازمت وغیرہ مون خبره سکو د پکې سره وړي یو مسلمان کو کفر بوا هو کی دا قتل جایز نه مو مسلمان خبرې نه شو دا کافر شروع کفر بوا هو کی نو اغا مرتد شو کنه ارتداد د پر اصول لري چې دیبا بیا په دې خبره باندې جیل کې چولی شي دلبا عالمان راوستې شي ستاسو شک شوبه ده چا لری کو درې ورځې کې به مهلتي که د دې شکوک شوبات ازاله وکړو د واپس توبه وستنو بس صحیح ده کو توبه نه وستا نو د ریاست ذمہ داری ده چې وی بجین سره شته و وجنه کدا ته وای چې لکه زیو وجنم جایز دي کنه نه دا چا کار ده نظام د ریاست کاری ښه تعلقات وسره د کفر په بنیاد د کفر کې واغه کې اوس فرق دی هغه کافر د مخ کې نه کافر دی د کافر د اسلام نه لاړ د کفر بدتر دی نو د سربې کاټو کا چې زور والی ولی به د سربې کاټ کې د د اسلام نه وړېدل دی نو بایکاټ سره به د تم زور ملو شي او آینده به بل څوک جرأت نه کوي بیا وای دا خلک رانه بایکاټ نو دا اصول دي هر شي خپل خپل اصول دي دین شریعت کې هر څه تبګوري نو معاملات چې دي هغه تجارت لین دین ملازمت دا دا دا غیر مسلم سره جایز دی کنا جایز دی لین دین معاملات نو په دې کې بیا تفصیل لې معاملاتو کې به ګورو لین دین کې که ددې معاملاتو نفع حربي کافر ته رسېده او مسلمان ته پکې نقصان و نو دا معاملات به بیا جایز او که معاملات داسي وو چې هغه نقصان سه اسلام لنه ورکاو او د دنیا مفاد یو بل دواړو ته فائدہ وا نو بیا جایز هغه معاملې معاملې ته بکتل غواړي نو بعض زینو کې بجایز ای او بعض زینو کې با ناجایز دا تفصیل شو اوس قران چې دلته منې کوي سلف از استعمال کا ها لا يتخذ المؤمنين الكافرين اولیاء من دون المؤمنين اولیاء دغه موالات یاد د زړه مینه محبت و مې يفعل ذلك چا چې دا کار وکړو د زړه مینه محبت یو کنو فلیس من الله فی شی نو نه دی د الله د طرف نه په ایشی کې څه مطلب اے لیسا من الله فی شین منا لیس من حزب الله دا د الله د ډلې نو سن ده ځکه د الله د دشمن سره د زړه مینه وکړه او دارنګ دویم یا دا سیوایا فلیس من الله فی شی اے فلیس من اولیاء الله دا د الله د دوستانو نو سن ده ولی د کافر سره د زړه مینه وکړه الا الا ان تتقو منهم تقا الا لیکن مګر که تاسو ځان بچ کوئ دوی نه تقی په ځان بچ کولو سره الا به تاسو د الله په حزب او د الله په اولیاء کې شمیر شئ ان تتقوا منهم تقی چې د دوی نه ځان بچ کړئ څه باندې بچ کړئ د دې موالاتو نه ځان وساتئ د دې د زړه د مینه لری کې یا دا معنی یا دا چې کافر سره دوستانه تعلق د زړه مکوا الا لیکن ان تتقو منهم تقا چې تاسو ځان بچکوي د دین په ځان بچکولو کې څه مطلب حالت اکراه یادای لکه برستو سورته نحل کې راشي حالت اکراه زور در باندې کوي وجنی دی او حالت اکراه دانو په دې حالت اکراه کې کبیا وسره دوستانه او کینو بیا خیر دی حالت اکراش یا الا ان تتقو منهم تقا د مجبوره حالات نو مجبوره په حالاتو کې بیا د داسې کافر سره دغه موالات تعلقات به جایز وي خدا دا چې هغه حالت اکراه متعلق سورې نه حلویلی کنه چې قلب مطمئنم بالایمان زړه کې به اطمینانی په ظاهر به ځان بچکولو د پاره کلمه د کفر ویل شو خیر و یحذرکم الله نفسا یریتا سو الله د خپل ځان نه چې الله نو یریږي د کافر سره مینه محبت زړه کې دا هغه پټه ده هم او کخکارا و سره مینه کې ولګي دا هغه تعریفونه کې او د محبت اظهار و سره کې نو الله په پوي ده نو سزا به درکې دا مطلب دنیا کې و یعلم پویږي الله ما پاغه سو فی سماوات چې اسمانونو کې ما فی الارض هغه چلان دي زمګه کړي او الله والا لا کل شین قدیر الله پاره یو شی باندې قادر ده نو تعالی سزا در کولیش یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضره دا اوس تخفیف علی موالات اخرت کې به الله په دې موالات هم سزا درکړي ځکه غروز دا سیدا چې د هر چا خبد عمل به مخامخ راشي یوم با اورز باندې تجد کل نفس چې وبمومي هر نفس ما عملت هغه چې د کړه دې من خیرن سنې کمل محضره حاضر و ما عملت او هغه چې کړه دې من سوین بد خده بد دې دواړه مخامخ شي او تودو خو خیب دا نفس چې لو ان بینها کاش چې په منځ د دې نفس کې و بینه او په منځ د دې عمل کې عمل دنیا کې د عمل او ما کې سوي ابدم امدم بعیدا فاصله وې ډیره لري چې دا عمل خو اړمالي دلې کتلې نه وي او کړمې نه وي یا بینه کی ضمیر د یوم ته راجع دی د قیامت دا ورځ به یادی تودو غواړي به دا نفس چې ان, ان لو ان بینها کا شرمان دی چې په منځ د نفس کې و بینه او د دې ورځ کې امدم بعیدا فاصله وی لري مطلب چې دا ورځ خواړو راغلی نه وي او مخ کی صورت کې کنایه د نه کولو نه چې دا اول میاډو کړي نه وي خو یحذرکم الله نفسا الله یری تاسو تاسو لرا نفسو د خپل ذات نه الله تاسو د خپل ذات نه یری چې د الله نو یریږي او دا موالات مکوي او الله الله التم ودا سدلتم خپلته د دنیا عذاب تذکرہ بدل د آخرت او الله الله رؤوفم بالعباد الله ډیر مشفق دی په خپل بندگانو د دته د شفقت خبر او کړه منې کړه دا سم کوا سبب عذابي نو نن تزان اوسات د غیر سره موالات مکوي چا سره وکو وی دا الله پیغمبر سره وکي کنه د موالات زیاده توخ د زړه مینه محبت کافر سره مکوا مؤمن سره وکا کافر سره مکوا نو دلته وی پیغمبر سره وک د پیغمبر اتباع قل، وایه ورته پیغمبره، ان کنتم تحبون الله، که چېرې تاسو محبت کول غواړئ الله سره، نو فاتبعوني، زما محمد رسول الله سلم تابعداري وکړئ، یحببکم الله، الله به به محبت وکړي تاسو سره، ویغفر لکم ذنوبکم، او معاف به کړي تاسو ته ستاسو جرمونه او ګناهونه، او الله والله غفور رحیم، بخښونکی مهربان دی. د الله محبت د پیغمبر په اطاعت سره حاصلېږي. دیو جن یو سړی ځان ته وای ز چې دینو محب علم الله سره مې ډیره مینه ده محبت ته نو دا به اوس په دې تل تلو چې په دې کې اتباع رسول شته کنيشتا کپکیو نو یقینا د الله سره بیا مینه ده محبت ته او که اتباع رسول په کې نشته نو مطلب دا دی چې بیا د دا داوا غلطه ده معلومه ده چې د الله د محبت د پاره وسیله او ذریعہ صدا اتباع رسول او دقه رنګ رسول الله سره د مين محبت معیار او خو دی شو فتبعوني د پیغمبر اتباع دی وجن عبد الله ابن مسعود روایت تبرانی مجموع زوائد کې را نقل کړي او ای من احب ان يعلم انه يحب الله ورسوله څوک چې دا خوخی چې د ته پته ولګي چې د الله د رسول سره مینه شته کنيشت یره د زما یا د پلان کی صاحب د الله رسول سره مینه ده کنه دا نو سدیو کی وی فلینظر فین کان یحب القرآن فهو یحب الله ورسوله او دی ګوري چې د قران سره مینه شته کنه کو قران سره مینه محبت نو معلومه ده چې الله رسول سره مینه ده وګوره د الله محبت د رسول الله په محبت باندې بنا ده او د محمد رسول الله سلام محبت په قران په محبت بنا ده قران سره مینه ده نو مطلب رسول الله سره مینه ده او چې رسول الله سره مینه ده نو الله سره مینه دا کړه ده بس دا ترتیب شو دارنګ تفسیر روح المانی والا لیکلی دلتا چې کل طریق سوا طریقه صلی الله علیه وسلم مسدود هر لار چې د رسول الله د لارې نه علاوه هغه بند د باغی الله ته سړی نه رسی رسول الله پلار باندې برسي کل طریق سوا طریقه صلی الله علیه وسلم مسدود وکل عمل سوا ما کان اذن فیه مردود وکل عمل او هر عمل سوا ما کان اذن فی سوا داغه نه چې د الله رسول اجازه نه کړي الله رسول اجازه نه کړي کل عمل سوا ما اذن فيه چې د شرع د الله رسول له طرف نه پکې اجازه نشتا یعنی مامور به نه ده شرع خودل نه ده ناغه مردودن مردود ده بدعتي کنه بیا چې شرع به اجازه نه کړي مالم یازم به الله ني دارنګ مدارک لیکلی دي د دې آیات دلان دي په دې آیات باندې ډېر باس کړي مفسرینو د اتباع رسول والي او وي من دا محبته من دا محبته وخالفا سنت رسوله فهو کذاب وکتاب الله یکذبه من ادعا محبته، څوک چې د پېغمبر د د پېغمبر د محبت دعوی لري دا جی عاشق رسول له عاشق دړی کنه عاشق رسول او دا محب رسول له دا پیغمبر سره مینه ده مو عاشقان رسول برینان وای کنه بدعتیان عاشقان رسول او محبان رسول خو وخالف سنت رسوله دا الله د سنت خلاف کوي نو فهو کذاب دا دروغجن دی دا الله رسول مینه کې دروغجن دا به د سنت خلاف کوي بدعت به کوي او موږ عاشقان رسولي و دروغجن یې مدارک والا تصویری فهو کذاب دروغ وایي وکتاب الله یکذبه دا الله کتاب مت دروغ جن وی ولی قل ان کنتم تحبون الله نو فتبعونی یحببکم الله ادا ده قرانم د تکذیب نو دا یو ضروری خبره بنیادی خبره دارنګ قرطبی د دا سهل توستری نه قول را نقل کړي ده سهل توستری لوی بزرگ ده سهل توستری سال تو ستری او بزرگ دی لوی عالم دا سړی و امام شادی سے بدن دعا غوستا بزرګ دا زمانه دل و دعا را تکوا سهل تستری هغه وی قرطبی نقل کړی دی وی علامت حب الله علامت حب الله علامت حب الله حب القرآن د الله د محبت نخه د قران سره محبت الله سره محبت شتا څنګه په پته لګي چې قران سره محبت او وی و علامت حب القرآن علامت حب القرآن د قرآن سره د محبت نه خسدا وی حب النبی صلی الله علیه وسلم چې پیغمبر سره مینه اوس پیغمبر سره د مینې نه خبسي وی علامت حب النبی صلی الله علیه وسلم حب السنت چې د پیغمبر دا سنت سره محبت نو دا بل کړه جوړ کړه څه سنت سره محبت سره پیغمبر سره محبت راځي د پیغمبر محبت نه د قران محبت او د قران محبت د الله محبت د ترتیب بدعتي څه کوي سنت نه کوي بدعات کوي او داوا کوي زه محب رسول او عاشق رسول ام نه دروغ وای دیو جن روح المانی بیا دا اشارم دلته لیکلی دی دی ویلی دی وی تاسل الہ تاسل الہ وانت تظهر حبه وای دا الله خلاف کې تاسو لله او انت تظهرو تظهرو حبه د الله او د اله خلاف کې نافرمانی کې او د محبت داوی کې وای هاذا لامری فی القیاس بدیع دا خو زما په خیال کې ډیر داسې ناشنا غونته خبره نه ده کې خلاف او زسمه عاشقم عجیب عاشق دی چې د معشوق خلاف کوي وجه دا د وی قاعده قانون وره قانون دا دی د عشق او د محبت چې لو کان حبک صادقا لاتاته که محبت کې رښتینه نو بیا به اطاعت کو ځکه قانون دار لئن المحب لمن يحب مطيع ځکه محب د محبوب سي تابعداري الله سره محبت د پاره د الله د پیغمبر اطاعت پکار دی او د الله د پیغمبر اطاعت فائدہ بدی چې واغفر لكم ذنوبکم ګناونه به معاف شي ګناونه معاف کیږي په دې اطاعت رسول سره او الله غفور رحیم الله بخون کې مهربان دی قل ورتوی پیغمبر اتی الله والرسول تابعداری د الله او د الله د رسولو کې فین تولوا کو وړیدل اطاعت یو نه کونو فین الله بشک الله لا يحب الکافرین نخوخی الکافرین داسی منکرین منکر چې د پیغمبر د سنت اتباع نه کوي او یا دلته وای الکافرین الکافرین حکم یې ولګاو خو په فرد کامل باندې ولګاو فرد کامل څه دی د سنت والی سره یو سنت باندې عمل نه کوي نو کافر نه دی ګناګار خو یو دا د سنت تسبق وی یا د سنت نه انکار کوي نو بیا الکافرین دا حکم دلته په فرد کامل لګیدل سپک وته ګوري سنت نو چې ذریت شنو دا الہ نه ده عاجزی وګوره د نور انبیو سره د آل عمران نو دا الہ نه ده ابن الله نه ده دا خو اجمالا ذکر کی تفصیلا جزم بیا د امرات عمران و اذ قالت و اذ قالت امرات عمران د عیسی علی السلام دنیا دارنګ د زکریا د مریم د مور دارنګ ورسره د خاندان کې زکریا علی السلام ماما دی داغه عجیزی بیا د مریم عجیزی بیا د عیسی علی السلام عجیزی نو عجز بد دي شروع کی دا تفصیلی جواب عاجز دی محتاج دی الله تا الہ نه دی او ان الله اصطفى آدم وګوره الله استفاده آدم او د نوح او د ابراهیم او آل عمران علی العالمین کړي دا څه مطلب مطلب دا الله وی استفاء کوم د نبوت د پاره خو خدای نه ورکوم خدای چرته ورکوم استفاء د نبوت د پاره اولوہیت نور کوم البته استفاء کوم د نبوت د با ان الله بشک الله استفا چون کړیو غره کړیو آدم آدم علی السلام د نبوت د پاره و نوح نوح علی السلام و آل ابراهیم او ابراهیم والا او ابراهیم والا و آل عمران او عمران والا اولاد د عمران علی العالمین په ټولو مخلوقاتو په نبوت سره نبوت ورکه کنه نو په نور مخلوقات غورک آدم علی السلام ذکر کا زکا دا ابو الناس نوح علی السلام دا ابي ثاني و آل ابراهيم جد الانبياء او آل عمران دا اب د انبيو من بني اسرائيل د بنی اسرائیل د انبیو نیکه او پلا په دې اعتبار دې انبیو تذکرہ وک نو الله استفا سره کړي وا نبوت لکړي دا خدای لنه کړي چې تاسو آل عمران ته خدایان وای او وجدا د ذریاتن بازوها من باز ذریاتن دا اولاد دے نسل دے ذریت نسل اولاد ته وي اولاد او نسل دے بازو باز من باز اند بازونه دا بازه د بازو نه پیدا دي ذریت او نسل دی دا ذریتن بدل کا یا د نوحن او یا د آدم نه ها ذریتن دا د آدم علی السلام اولاد دی بازه د بازو نه یا د نوح علی السلام اولاد دی بازه د بازو نه دی خپل کې د یو بل نه پیدا دی یو جنس دی د یو بل نه پیدا شوي دي نو چې کله د یو بل نه پیدا شي ها نو دا بیا الہ ني ول الہ خصو کی لم یلد ولم یولدی ادا خو لم یلد ولم یولد ندی بلکې دا یلد او یولد دی دیو جنا الہ نه امرات عمران د عمران علی السلام خزا عمران یا پیغمبر د من انبیای بنی اسرائیل او یا یو عام بزرگ دی بس د بنی اسرائیلو نیکه دی یا بزرگ سړی دی یا پیغمبر دی د بنی اسرائیلو د انبیاونه اس قالت امرات عمران کله چې وی خزه د عمران د عمران خزی وی دا دا مریم مور ده عمران پلار ده او د عیسی علی السلام نیاشوا د مور طرف نه نومې سو عام مفسرین لیکلی دي اسرایلی روایتو کې هم دي حنا حنا بنت فاقوزا حنا نومو حنا بزرګه ده د عمران صاحب خزر د مریم مور عمران صاحب بزرګو او د بیت المقدس د دې هیکل هیکلو کنه دی دور کې هیکل سلیمانیو کنه هیکل دغه هیکل هیکل پیژنې ها او ټیمپل وته انګلیش کې هیکل اردو کې استعمالي عبادت خانه او هیکل اصل کې ویل کېږي دراصل یو غټو محیط او غټ شکل تا نو دا ډیر لوی غټ امارت جوړ شوی ناشنا نو هیکل سلیمانی وتوي سليمان عليه السلام تذکرہ چې قران کې راځي جمعات چې جوړاو نو په دې اعتبار دوی اوسم يهود وای چې بیت المقدس جمعات با روانه او د دې په ځای به هیکل سليماني تعمیرو اې دا بار لګیا دي کوشش کوي نو دغه هیکلو یعنی د دې غ عبادت خانه وا پائے کې دا عمران صاحب د دغه بیت المقدس امام او مشر او معلم او استاد نو د وفات شو خو د وفات نه مخکې د خزې چې ده په ګډه حمل نه نارینا اولاد نشتا نو د خزې د وې چې زما د خاون هغه دینی کومه ډیوټي ذمہ داری ده چې هغه زمانہ بعد د خاون نه بعد مې د ما دا بچي ادا کی نو سوال یې الله نه وکړو الله نر بچی راله راکې دا به محررا دنیا کار به پې نه کو صرف ستا د دین او د دې جماعت خدمت به کوي د دې هیکل لکه څنګه چې پلار کاو نظر یې منلی اس قالت امرات عمران کله چې وی خزه د عمران رب زما رب انی بشکزه چې نظر تو لکا ما نظر منلې تعالی رما دا غسفی بدنی چې زما په ګېډه کې ده بچي محررا دا به آزادی د دنیا د کار نه یا محررا خالص لدینک دا به خاص تا د دین کار کوي خالص لدینک مفسرین ویلی ستا د دین خاص خاص د دین کار به کوي فتقبل مني نو ته قبول کې دا زمانہ دا معنا قبول کې وګوره دا تقبل مني تفعل ویل دی ها پکې تکلفي کنا څه مطلب تقب تفعل کې تکلف نه دی نو دا لفظ وایي تقبل مني تفعل راوړ تکلف دی پکې مطلب څه اگر چې ستاد شان مناسب بني خو بیا هم تو ګره تکلف دی وجه نه راځي ستا شان مطابق بنی خو زبر زمون خپل وسته دی بس ساده دین خدمت کوي فتقبل مني انک بشکته چې انت سمیع العلیم ته اوریدونکې قبلونکې او پوی ذاته الله ته قبول کی نو ګورا دا عجز د امراته عمران د حنا س وګورا غا جزا د الہ نه دا دی آل عمران ته ټولو ته الہ وی الله وی وګوره هغه وی رب انی نظرت لک نظر منی نو څوک چې د الله په نوم نظر منی هغه الہ نی اسی ا معبود نی هغه عابد او عاجزی همدا د عاجزی فتحررن محررن دا د دوی د دین حکم وخه چې دوی به د دین د خدمت د پاره نظر منه نظر منه نظر منه ده زمونږ دین کې دا نظر منل نشته چې سړی دی سوکی بچی سکی نظر اومني د دین د پاره نظر منلو والا طریقه نشته وجه دا وا چې د اغي د دین کار ذمہ داری په انبیو وا نو عام عوام باندې د دین دا کار دا وجوب او فریضه په طریقه نو نو ځکه به نظر منو نظر خلق سکی مانی فرض واجب کې کنه نفلی شي نو کې نفلی کې ولی د دې د پاره د دین دعوت د دین تعلیم اقامت دا فرضی نه دا نفلی کارو نو ځکه نظر جایز کا او زمون شریعت کې دا خو فرضی کار دی طلب العلم فریضه نو کو فرض عینی فرض کفایه خوده نو فرض کې نظرونه نسې کیږي دا زموږ ذمہ داری ده نظر په تور بني د ذمہ دارې په تور وای فتقبل مني انك انت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى بس بچي بیا وشو فلما وضعتها کله چې او زیګاو دا حمل وضعت ها ها مطلب یعنی حمل حامله وا دا حمل او زیګاو ما خو یې الګ بوشي نو د بیت الله خدمت وکي او داغه د پاره به ازادي نو دا خو جینه وشوا دا جمله خبری په طریقه نه ده الله ته اخبار نه ورکه الله خبر ده دا جمله خبریه په طریقې د تحسر ده د افسوس خبره کوي دا نه چې الله خبري الله خبر ده نو دا به تور تحسر د حسرت په تور وای ما خو یې الګ بوشي خو ارمان افسوس هغه خو انسا جنې وا والله عالم بما وزعت یا دا اې د خال دی او یا دا د قول هم د دې خپل دی کده دې د الله قول شي نو جمله معترضه من جانب الله د ادخال له الله وی والله العالم پویو بما پشان او مرتبه داغه جینې وزاد چې دې کم ځای ګولې وا دې خوې د الک پکارو خو لیکن دا داسې با کمال جینې دا چې د دې مقام الله ته معلوم نه نو دا ادخال ش وليس ذکر کلونسا دا ادخال نه ټول او یا دا دا امرات عمران وای چې والله عالم بما وزعت ځانه غائب الله پویږي په حقیقت د هغه بچي وزعت چې کم دی وزګو یعنی چې مانه کوم شو زنور الله پویږي نو ولی مسلمانه وکنه د بزرګانو د خاندان په خپل بزرګا نو ایسا بس الله دې کې بخیری د الله کار دی وليس الذکر کلونسا وليس الذکر نه ده الک کلونسا پشان د جینه الک چرته جینه ترسي جینه اوچتا دا څه شو ها نه دلته دلته دې ځای کې دا الف لام چې دی نو عهدی دی معهود په دې سره دغه خاصه جینه ده پوه شوئ دا سمانه وکا ته چې کومه لږ غوسته وکه به دونه کمال نو کم کمالات چې په دې جینې کې دي کدا نه نو د دینه به بچي پیدا شي به د خدمتو کی بس سوال قبول دی نو با کمال جینې ولا ورکړې شي وای نه بشکزه چې مسمیتها مریم د مور وای دا منس کې پکې ادخال کې وینی بشکه زه چیم سمیتوها ما نوم کې خودی لره مریم مریم وینی بشکه زه چیم وعیذوها پناه غواړم دی لره بک پتا باندې و ذریته او د دې اولاد من الشیطان الرجیم د شیطان رټلی شوی نه زه الله ټیک د ما لغوسته خو زه تخپويږي خوس دا سوال له الله دا جینو د دې اولاد د شیطان د لمس او د تابعدارې نه بچ کی نو دلته حدیث وسګوره دا خو د پیدایش نمرست وای کنه انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم دا سټه مې یادای یعنی چې دا کلا د دنیا زندگی تیرې نو چې د شیطان دا اطاعت او د انسان شیطان د لمس نه دا د اولاد سي بچ نو دلته حدیث ته مشکات والا هم نقل کړی د بخاری مسلم کې دی چې ما من بنی آدم مولود ما من بنی آدم مولود الا یمسو الشیطان حين یولد ما من بنی آدم مولود بنی آدمو کې یو بچی نه پیدا کیږي الا یمسو شیطان مگر ټونګه ور کوي شیطان هی نه یولد کله چې پیدا کیږي د چونډار په لګي دا سره بار ز بچی را لګوروا ها اول نه پیلاسو وای خپل زیره اثر کولو دا پاره نو دیسو کی دا ماشوم چې دیول داسې چونډار ورکی نو فیستهل صارخ ممس الشیطان دا ماشوم د دې شیطان د دې لمس نه شي مسنه چغه وای دا چغه چې وای دا وی اصل دارا غیره مریم و ابنها سیوا د مریم او سیوا د هغه دغه زوینا ولی او سر راوی ویلی دی چې د دې دعا د وجه زکا قران کې الله ویلی دی چې ویني سمعتها مریم ویني وزها بکا او ذریته من الشیطان الرجیم د دې دعا د وجه اصل دلته چې وسګورو چې د دې دعا د وجه نه مریم او د هغه زوی د شیطان د مس نه بچ دی نو خو د پیدایش نه روستو سوال کوي د عیسی علی السلام د پاره خو صحیح کیږي خو د مریم د پاره صحیح کیږي اخوی انی و ایزو حابک و زوریه چه پیدا شو رستو دا وی پیدایش نه بعد وی نه سبب مؤخر شو مسبب څه شو مقدم شو حالانکه اصول لري سبب به مقدمي په مسبب باندې دلته چې دا آیات دی حدیث سره اولګول شي چې راوی څنګه وای نو بیا خو سبب مؤخر شو حالانکه علت ډیر قوي وي په نسبت د سبب سبب کې دا طاقت نشته چې د دې شي د مؤخر شي مو سبب دی مقدم شي دوا رست شوی دا او پنا مخکې نو ګوره عقلن هم نسمیږي نو د دې جواب څه دی د دې محدثانه جواب اصل دا دی چې دا آیات چې وسره جوړ کړي دی کنه نو دا دراصل راوی ادراج کړي دی حدیث کې دا آیات نه دی لګولې وسره بس صرف دا دا چې الله پاک مریم او دارنګ بچي د دې مسنه ساتلې دی د دې دعا په وجه نه الله پخپلا خراوی چې وسره کله آیات لګاو نو مسله وشکاله پیدا کړ نو دا دراوی ادراج دی اصل کې دا آیات حدیث کې وسر نه ده دا الله په خپل مهربانه دوی د دې لمسن او مسن بچ کړی دي او بل خبره یاد ده چې خو زمونږ دنیا ده کنه نو زمونږ په دنیا کې سبب مقدمي په مسبب باندې ایا د الله قانون دی نو د الله قانون د دې پابند نه دی چې مسبب دی روستي او سبب دي سي د الله په نظام او قانون کې اسباب او مسببات کې تقدیم تاخير څه مسله نه کوي الله نظام وزا دوا جواب یې کی فتقبلها ربها نو بس قبول کړه دلرا ربها د درب بقبول حسن په قبلو لخ په خ قبلو سره دا مریم قبول کړه صد پاره ځکه قبول حسن دا کنه چې دین د پاره قبول شي نو الله دا د دین د پاره بیا قبول کړه وګوره دا وای دا مریم بارکی چې الله دین له قبول کړه نو قانون وی هیکل کې دا عبد الماجد دری آبادی لیکلی دی د اسرایلی روایتو په حواله لکه چې دا سورته ال عمران او سوره مریم چې سړی وای کنه نو دل خدا دا چې ماجدی ګوري دغه دای حوالو سره دا خبرې کوي د مسیحیت بهرحال نو دای دا قانونو چې ای با خدمت د بیت المقدس صرف سړی کاو خزه بنه کاو وګوره دا د دې آی کې لیکلي اوس څه کوي دوی ها عیسایت اوسې پادریم جوړ کړي دي او سره بل سره پادنه چاهي ته دوی نن وای نن نن حالانکه دای دین کې دا شریعت کینو دا خو د مریم خصوصیت ته چې فتقبلها ربها بقبول حسن نو الته هیکل کې بسړو خدمت کاو خو الله رب العزت دا قبول کړه چې بزم بیا خدمت ته راوس نو دا یو وړه کشروا داسې د شپږو کالو وچې وي دا هیکل ته زکریا علی السلام به بوتله را بوتله او اسرایلی روایت کې لیکلي چې د انبیا بزرګانو وکتا دا وړه خادمه ماشومه نو خیو خوشاله دل دی هم خدمت کوله یا وسه په یو کاغه وک وړه وړه ماشومه ګرځیدا وا نو بهر حال دا د دې خصوصیت چې د هیکل د پاره او د عبادت خانه خدمت له قبول شو ورنه اصولي سو صرف نارینا نو فتقبلها ربها بقبول حسن د دین د پاره وان بتهنا باتن حسنا او زرغونه کړه دا په زرغونولو خو لفظي معنی خو دا ده کنه نبات او انبات زرغونولو ته وي زرغونه کړه څه مطلب لوی کړه په لویولو خو لوی کړه څنګه لوی کړه یا مطلب دا ده چان بتان باتن حسن تربیت ولا خوک تربیت مراد ده څنګه ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وای چې اے ربها تربیتا حسنتا ربها تربیت ولا خوک ځکه د زکریا علی السلام لاسته ولې ګلاغه د ترور خاوند دی کنه رشتہ دار دی دغه د زکریا علی السلام خزا او دا حنا د امرات امرات عمران دا خوین دی نو د مریم د ترور خاونش او پیغمبر دی دیم د بیت المقدس په معلمینو کې دی زکریا علی السلام نو مراد ته دغه تربیت او یا دا دا چې جسمانی تربیت ته مراد ده جسمانی شان بتها نباتن حسنا لوی کړه په لویولو خو سره وای دا الله په داسې زر زر غټوله خ طریقې سره هغه جسمانی تربیته مش وکفلها زکریا او حواله کړه دا زکریا علی السلام ته زکریا علی السلام په تربیت کړه نو بس زکریا علی السلام عبادت خانه وا کوټګی و یا دا کوټګی عبادت خانه کور کې و نو کور کې ځاله د عبادت یا د عالم د مطالعه وغیرہ زی کنه ځان نو وای چې زب زب بدلتای نو دې ته به سبق خود دا باغی کې ناستا په خپلوتی زکریا علی السلام لاړ جمعه تم کړه نور کارونه له کله به د عبادت خانه تراغه نو دا به دغل تلیدا او څوک وایي چې دا کوټه ګه عبادت خانه بیت, بیت المقدس کې و د مولوی صاحب کمرې کنه ناغه کمره کې بس دا التا والته به وت سبق خو دا سبق لبرات لالتا نو چې زکریا علی السلام بکله کله راغی دته به سبق خو له داسې بار بتل را بغه دې سر میوي پرته وي دا د کم زینا نه دا سو کرامت پتور دیلا د الله تر طرف نه راتلم نو د دې مقام خي کله ما دخل علی زکریا هر کله چې داخل بشو په دې باندې زکریا علی السلام علی محراب اغا عبادت خانه تا المحراب کوټګه تا قرطبی وی محراب ستوي وی اکرم موضع فی المجلس دا محراب اکرم موضع فی المجلس په مجلس کې اکرم موضع او ځای نو ګوره په جمعات کې اکرم نه کنا دا محراب ولیکن دا محراب هغه وخت نو ښا دا محراب دای په دین شریعت کې هغه وخت نو دلته نو محراب دا محراب معروف نه دی مراد مراد ته سره بس داغه د مجلس او د ناس ته ځای دیو جنا اسماعی مشهور پیژنې کنه څوک دی دا غد عبادت زو خلوت خانه و نو وجه دا اندها او به مونږ د مریم سره رزق ناشنا رزق چې دا خو مانه دی وروړي یا کوکور کی نو چې تبا سبق به توخو او لا بړت ور به پسې بند کرو زما سبق یادوه ښا ماشوم سره خلک دا سکی چې بیا په ټیم راغې او ریدو یا نوې سبق لا وسره میوه پرته وي دا خو ادب ته بار منوځي دله به میوه راغلې نو دبته تاسو کو دا چرته قالا یا مریم ویو د زکریا علی السلام ای مریم ان لک هاذا دا د کم زین تعالی تعالی دا د کم زین راځي زه چې تلم ما ندی راوړي بل سړی د کور کې شتنه بار ته سوکتل نه دی دا د کم زینا قالت دیو ته وی هو من عند الله دا به د الله د طرف نه نو الله طرف نه بینو ولی چې د کم شي ظاهری سبب نه دی معلوم خو نسبت خلک چاته کوي الله بس الله بکړي د الله طرف نه بی ما تم نور پته نه لګي دا سو کرامت ان الله بشک الله يرزقو رزق ورکي مې یشا چاله غواړي بغیر حساب به ګمانه او خيار جینې دا وګوره څنګه ټکه وي وزر الله طرف نه بي او بل دا رزق رسان الله دې الله به ګمانه او به وهم ورکي بس زماړو ګمان وهم نو دل تر اغله دا نو دا کرامت دې د مریم د دې کرامت ومن عند الله خو د ولی کرامتي حقي البته د کرامت والے سره سو شرطونه دي کرامت ستویل کی کرامت خدای ته نه وای خلق کرامت نه پیژني نو اهل بدعت کرامت نه خدای جوړ کی بابا الک بابا نه مغواړی رکو سجده وته مکوي رامدد شموای دی کرامت نه مني الک دا کرامت ته کو خدای دا نو د خدای نه څه جوړ کی دوی کرامت ته مرا بلوي دوی کرامت نه مني مطلب یې نه را بلل د کرامت ته چې د چاله امدادو کی نه خدای دا دا خو کرامت نه ده دیو جنا تانوی سے بشفری تانوی سے خپل کتاب بوادر النوادر بوادر النوادر دا کتاب ای کی لیکلی دی کرامت نه نا اختیاری ہے نه دایمی کرامت نه اختیاري ہے نه دایمي کرامت نه اختیاري شی دی چې د ولی په اختیار کې او نه دایمي دی چې کرامت د اروخي ولی کرامت ویل کیږي خرق عادت کارتا څه خرق عادت خلاف عادت کارتا پښتو کې سوي ناشونه ناشنا کار نو ناشنا کار ار وخت نه کیږي سي کله کله کله کله نو دایمیم نه ده او دارنګ اختیاریم نه ده ځکه مریم دلته وای قالت هو من عند الله دا نو چې دا زما کمال له الله طرف نه وای الله ته نسبت اختیاري نه ده او ناشنا ده ځکه زکریا علی السلام چې لیدل نه تعجب کړي دي نو ناشنا شی باندې سړی تعجب کوي دایمي نه ده نو تنوی سے وای کرامت نه اختیاری ہے نه دایمی او دغه رنگ فتاوی رشیدیه کې رشید احمد گنگوهی هم وای 246 صفحه کرامت اولیاء حق ہے اور کرامت خرق عادت کو کہتے ہیں اولیاء و کرامت حق دیکھو خرق عادت خلاف عادت کارتا وی جب حق تعالی چاہے اولیاء سے ایسا کرا دیوے وای کله چې الله وغواړي نو د اولیو په لاس داسې کارو کی الله وغواړي یعنی د د خپل اختیار کې نه دی د دی پنیز یو خو د اهل بدعت کرامت خدای ته وای را مدد شوی له حاجت پورا کول وی دا کرامت ته دا خدای ته دا کرامت نی دویم دا کرامت دوی اختیاری غنی او دایمی غنی ته جوړه دا کرامت بد جیب کې وسره پروت ته دغه سیو خایه نه اختیاري نه دی چې دا بار وخت جیب کې پروت یو دی به خی او سټیم د د خوخی نه اختیاریم نه دی چې د د خوخی ولې معجزه اختیاري ده نه اختیاري ده معجزه پیغمبر برسته سوره ابراهیم کې راشي چې د انبیاله مسالم نه مطالبات دا معجزاتو خو قران سویلی ها د دې انبیاله مسالم په لاس کې د اختیار نشته چې دوی په معجزاتو باندې راتلو کی نو معجزه چې د کرامت نه اوچت مقام مرتبه ده د پیغمبر اختیار کې نه ده چې پیغمبر د ولی نه غټ دی نو کرامت چې د معجزې نه لاندې دی او صاحب کرامت ولی د پیغمبر نه لاندې دی نو هغه لاندې مرتبه والا شخصیت به د لاندې مرتبه خرق عادت کار څنګه اختیار منشي اپ طریق اولا نه د اختیار من نو اختیاري شي نه ده نو دا خبره چې دا به اختیاري نه او عجیب مثال رشید احمد گنگوی ویل فارسی کې یو شعر ویل دی ا مطلب بازار او ای کرامت سی خرق عادت ناشنا به اختیار کا وی مثال څنګه وی کاتب او قلم او د قلم لیکل وګوره دا سی کنه چې د کاتب سره قلم نه د لیکل کوي نو دا قلم خو لیکه وکړل خدا لیکل د قلم د اختیار نه دی دا شاته ورپسې اختیار د سره د انسان د لاس دی کرامت دا شی دی کرامت مثال د لیکلو ده او ولی حیثیت د قلم شو او بر پیدا کار الله کوي نه د قلم اختیار شته او نه دا د قلم اختیار دی او نه دا د د وس دی چې سو پور شاته اور پسې لاس دا مثال د شیرمدی غنگوی رحم الله فتاوی رشیدی کې لیکل دي نو دا وای او شرایط بیا د کرامت سری دا شرطونو سره وي تاسو کرامت نه پنځپیریان کرامت نه مانی ولیم نه منو ته نه مانی ته شرعي کرامت نه مانی بدعي مانی او مزه شرعي منم ایدا پر شرطونه دي ا شرطونو کې یو شرط دا ده فرق بین الکرامت والولوهیه اول شرط بدای چې غره د کرامت او الوهیت منځ کې به فرق کې اسنه چې کرامت نه څه جوړ کې الوهیت دلته کار خراب شي ا کرامت الوهیت تورسي نو مشرک شي به شرک ته پسړې رسي ناوله خبره او دا خبره ماوی بعضی اولیو بزرگانو په ژوند کې عبادت شروع شوی او شرک نو د کې یو شیخ عبد القادر جیلانی هم دی نو هغه ته چاوي د خلک ستا باره کې داسې وای بزرگ سه ناغه خپل تقریرونو کې د خبر وضاحتونه کړی دي چې زما لاس کې نه دي نو سوي لا کرامت لی لا کرامت ای زما داسې کرامت نشته ده چې ان اكون معه چې زه د الله سره شم فی شی من تدابیری و تصاریفه په یو شی د الله د تدبیرونو تس تصاریفو کې تصرفاتو کې د الله په تصرفاتو کې د الله په تدبیرونو کې الله سره ز شریک نیم داسې کرامت نه لرم یعنی خدای نه لرم کرامت او خدای کې فرق وکړي دا شیخ صاحب وی شیخ عبد القادر جیلانی او یو ځکه غوسه شوی د شیخ صاحب پیر صاحب او یا صاحب الزوایا احذروا اے ګټونو کې ناس ته د الله نه ویریږي ګټونه کې څوک ناز دا پیران ملنګان یا صاحب الزوایا احذرو اے ګټونو کې راستو دا الله نو یریږي مال هغه کرامتونه مسابته وای چې زما نشتا خدای نو یو بدای فرق به پکې کې دویم دا دا شرط چې کرامت اصطلاحي چیرې دا مسلوب بعد الموت مصلوب بعد الموت کرامت د مرګ نه بعد ني دا په جوني په جون الله د ولی په لاس باندې یو ها ناشنا کار ظاهر کی لکه څنګه چې د پیغمبر معجزه د مرګ نه بعد ني وی ها پیغمبر الله معجزات ورکړي زموږ پیغمبر لکنه خو هغه په ژوند وي اوس تاسو اینه سم معجزه راخکار شي د پیغمبر نه نو څنګه معجزه د پیغمبر د وفات نه بعد ختم نو دارن کرامتم د دا ولی د بزرگ د وفات نه بعد مسلوب بس زړه په پرتی لکه قران چې د پیغمبر معجزه ده وشتا خو نه خو نه ده کنه بعد الموت بسی مسلوب او دارنګ مسدود وای دا کرامت اصطلاحي ها لغوي کې دی شي کې دی شي تاسو سوال وکړئ چې ولې نه عاصم رضی الله عنه اکسان لګلی نو لس کسان نبی علیہ السلام صحابه چې بیا دو په کیونی ول مکه ته بوتل لو ته کسان شهیدان او د عاصم امیرو او د شهید ک نو التا مکه ته چور رسیدل صحابه کرامو کې دوا چې یو پکې څوک دی خبیب رضی الله عنه بدر کې دوی د مشرکینو سرداران وجلیو عاصم هم یو غټ کافر وجلیو رضی الله عنه خبیب هم وجلیو بلم وجلیو نغاته خو وفات شو شهیدان شو دو صحابه کرام بوتلل الته مکه کې خرڅ کړل په مکه والا خبيب یو خاندان لور ک چې دا هغه خاندان پلار خبيب په بدر کې مردار کړو نوی دا زمونږ د پلار قاتل دی نو بدللو نو دا خبيب چې شهید کړي دی کنه بار رسته نو دای اصل اوی د خپل پلار بنو حارس حارس مشرک هغه وجلو ناغه زامنو دا شهید کړي او هغه بل صحابي د بل خاندان سړی وجلې وغیل ته شهید کړ نو عاصم رضی الله عنه هم یو غټ کافر وجلو نو د مکی والو دغه کسانو چې دی گرفتار کړ په مکی والے خرج کړ نو ای کې یو وتوی چې ستاسو د پلار قاتل عاصم هم ال تشهید امغو وجه ایم پیسې راکې ابي جراشه کارو ناغي وتوي چې نه یم یقین نشته تاسو دا غو سم نه خمون لراوړی چې مونږ وایو چې هغه مړ دی وته سره را راوړی نو دی را روان شو نو د عاصم رضی الله عنه دلاش نه سر کټ کول اراده وا نو چا چې دا به دی زامن لور کو نو پیسې به پیوالو د پلار قاتل هم دروازه لري اچي دوی کله رالل نو الله رب العزت سره ډمبر او مچه را خورې کړي د عاصم رضی الله عنه په لاش او دی چې ورتل بس ډمبر ور بس را منډه کوله دیو تخته او بیا باران وشو لره چرتا باران لره وشو او دا باران سیلاب راغې او د عاصم رضی الله عنه دا لاش د سیلاب یوړو شو کې دفن شو خبره ختم دا وسه شه ده کرامت ده بعد الموت ده کنه ده دا یاد ساته دیتا کرامت لغوی وی دیتا حفاظت ویل کیږي اصل کې دا کرامت نه دا کله حفاظتی دا حفاظت یا لغوی اعتبار سره بده دا کرامت سکیږي دا ولی دا زمونږ د کابرین مولانا عبدالحی لکنوی دا لیکلی دی دا خبره چا لیکلی دا مولانا عبدالحی لکنوی مجموعه مجموعه الفتاوا کې 341 پکې وای چې کرامت اصطلاحي دا بعد الموت نا مسلو دا نه وجه سره ځکه معجزه او کرامت ستوي د پیغمبر او د ولی په لاس باندې یو ناشنا شی ظاهرول نو چې کله وفات شونه دا غ لاس اوس نشته کنه ځکه وای چې مسلوب دا به او که صدا سه آثار اولی دی شی ته بسوای ها دا لغوي کرامت دته آثار د کرامت وای کرامت مخ کې او دسه اثر ښکارش لغوي اعتبار سره اصطلاحي اعتبار سره نه وای یا دغه ته حفاظت وای لکه د عاصم رضی الله عنه هغه لاس شي الله رب العزت محفوظ کو نو یو خبره ده بل خبره ده دا شرط دا دی چې دا کرامت با یو خبره سوا اختیاری نه ده دایمي دویم دا د چې فرق به دا الوهیت او کرامت دریم اصطلاحی کرامت مسلوب ده بعد الموت او سلورم دا چې د کرامت اظهار جایز نه ده ولیلا پټي د شرم شی دی نو دارنګ دا حیز او رجال دی نو که کرامت کارشي ولی ویسه کوي پټي کار کوي ونه دا خدای دی او مقام مرتبه ده نو دکې عجز په کار ده چې پټ کی نه خلکو تخکار کی او دویم نقصان دا دی خلکو تخکار کی اسنه خلک د عبادت شروع کی نو دا شرطونه دي د دې کرامت د پاره نو په دغه شرطونو مون کرامت منو دي ته خدای نه وای کرامت خرق عادت به اختیار الله د ولی بزرگ پلاس باندې ظاهر کی خذا بس زانه بس نو نور خبرې مشته خو قال یا مریم ان لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب هنالک دعا زکریا ربه منډه و خوچه داسې منډه ته اراده وکړو نو سمخه ته راځي چې نه وي هم نه کیږي هنالک دعا زکریا ربا هنالک لفظي معنی سره ها یو معنی هنالک دغه ځای کې یا هنالک د دې وجنه دعا زکریا ربا دعا وکړه زکریا علی السلام خپل رب ته قال وی رب زما رب حبلی راکه ما تم لدن کده خپل طرف نه یعنی د خپل فصل نه ذریه طیبه اولاد بچی نیک صالح انک بشک ته چې سميع الدعاء قبلون کې د دعاګانو نو هنالک اهل بدر دل تسرا پورتک او یو ګور کنه معلومه شوا چې د ولی بزرگ په خوا کې دعا خ قبليږي ځکه زکریا علی السلام د مریم کرامت ولید نو د مریم په خوا کې دعا وکړه هنالک دا زکریا ربا نو یو افرین مطلب دا چې ولی په پیغمبر سره اوچت ته او دا عقیده شو او د يهود عقیده ده زمونږ ایمان عقیده دار چې ولی څه ده دا نبی دا ولی نه اوچت ته په مقام مرتبه کې دا خدل ته ولی اوچت ادا سي د يهود قصې کہانيان ډېری دي اسرایلی روایت دا قصه گو مولیان او خطیبان وای دا موسی علی السلام یو ځل وګد کیسه ده خو یو ځل کوی تور ته تو پلار باندې یو سړی ولید غریب ډېر غریبو او وته وی یرا ته کوی تور ته زی الله ته دعا وک چې مالا رزق راکی مال سراکی زه ما خو ډیر بد حال ده خزو بکم نا چل تلاړ نوې الله ته وی نه الله پاک وته وی د په نصیب کې معنی دی لیک بس موسی علی السلام غریب خبر راغی په دې کې سروازي مودي بعد ګوري په تیری کې پرار چې ګوري مغه سړی دی او ډیر مال دولت او د کیسه کوي خیراتونه دي او خلک نازې دي خیراتونه کې کاری کړ خیراتونه دي او خلک خریس کیو دی ورنه تا غسړې نه ولې نه تا څه چلو شو بس الله فضل وکړو تا به دعا کړی نو نو دا بس الله به خزمم دا بچی دی دا ډیر ارس ها د لاړ کوي تور ته الله ته یا الله ته ما ته نصیب کی نشته دا خو عجیب خبره نه ده نو یو ته وی موسی ته ورشه مالا د انسان غوخه راوړه که څه شی راوړنو کیسه جوړه وی موسی علی السلام ګرځیده ګرځیده ګرځیده یو ته وی الله غوخه غواړي بل ته وی الله غف کنه لکه دا غف نه الله په غوخه زکای اخر لاړ زنګل کې یو ملنګ یا سوګ ویلی دلی اته وی دغه سه ملنګ بابا الله پاک چې دینو غوخه غواړي کم زین غواړي لا سه کټ والا غوخه کټ کړه الله لوي یوړه موسی علی السلام ته وی ګوره موسی دا غوخه غوتا سره مو پکاره چې تا کټ کړي وګنه او ګرال ته ملنګ سک پیغمبر باندې اوچت ک نو یو ته وی دا مې دی دا پاره وی چې وګوره تام را ته دعا کړي وا خدا دې ملنګ وته دوا وکړه نو ما ولا ارسنه اوس بالله من ذالک پیغمبر غنه قبل یو د ملنګ او د پیرغه قبلې دا ټول درو او هغه دي اسرایلیات نو دی کوي داسې په نبی باندې ولی او بزرګ او ملنګان اوچتای نو دلتم چې توې د زکریا علی السلام د مریم کرامت د وجه نه داغه په خوا کې دعا وکړه نو مطلب دا چې نبی په ولی سکه اوچت ک نه ترجمه په جنمړ ترجمه نه درځي دا هنا د پاره د زمان مکان راځي خودلتا پمانه د من سم ده من سم اے هنالکا اے من سما ها د دې وجنا څه من سما د دې وجنا د ذکری ربه سو وجنا چې کله مریم سره ناشنا به موسم میوي اولی دی توجه پیدا شوا چې ګور الله خو به موسم ورکی الله مالم به موسم راکی دا مطلب دی نه چې په وسیله د مریم راکی نو سوال پیدا کیږي ولی موسی زکریا علی السلام ته ولی دا علم نو چې الله به موسم ور کوي ها دې ته مسله د توجه وای مړه سړی ایمان یقیني خو توجه ني باز خبره ته سړی توجه ني کنه توجه ني برا او دې ته مسله د ذهولم وای علما مسله د ذهول ذهول کله په سړی راشي خبره تحت شور پرته د خو یاد وته نه نه نو داسې واقع شنو ور یاد شي لکه عمر رضی الله عنه چې د نبی علی السلام باره کې وی چې چوي چې پیغمبر وفات ته سره کټ کوم او چې کله ابوبکر صدیق آیات وی ما کان محمد ابا دا سره ان ما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل فهم ما تاوین قتل انقلبت ولا قابکم او ما وی جوړی دا آیات اوس نازل شو ولې دا تنو نه یاد نو خدا مسله دا سوا زهول وا دنه ایر ده او د ابوبکر صدیق په وینا سره توجه پیدا شو نو دارنګ زکریا علی السلام هم دا سره توجه ده دا نه چې داغه په خوا کې دعا او داغه په وسیله باندې دعا ده نو هنالک د دې وجنا سو وجنا چې ناشنا رزق ویلی د نو توجه پیدا شو چې به موسم بچیم ورکولی شي الله راکې دا مطلب قال رب هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء وګوره اولاد بغواړي خو د پیغمبر نه د دعا چلیز دکا سورته مریم کې هم ده التخه عاجزی ویل ده کنه خپل عجز به پیش کړي خودل ته وی ذریه طیبه نیک صالح را کې صرف بچی مغواړه نه مطلب نیک صالح وغواړه په حکم د الله حکم د الله سره یا توحید او کتاب دی او یا حکم نه مراد عیسی علی السلام ایتم کلمت الله ویل شي د عیسی علی السلام تصدیق وکي ځکه دا ترورې زامن دي کنه و سیدن او سردار وای سردار سید دلته مراد ابن جوزی معنا کړی دا سیدن اے الکریم الشریف الرئیس دې تویل کی په معنا دا بندې دو یعنی د خپل خواهشاتو نه خپل نفس کوي بندي چا معنا کړی دا حسورن څه مطلب حسورن یعنی دا مطلب چې د سړی د سړی توب هغه ماده به پکې نه دا خو نقصان دی دا غلطه معنی ده تاسو کړه نه حسور سمانه ها پاک دامن او پاک باز دا داغه معنی بس حاصل شو کنه نتیجه شو چې حسر په معنا د بندولو شي نو د خواهشات نفس نمازان بندي نو چې خواهشات نفس ځان بند کیسه تی جوړ شي پاک باز او پاک دامن شي و نبیا او پیغمبر به من الصالحین د کاملو نیکانو نه وي قال دوی رب زما ربا ان یکون لی غلام څنګه بکیږي زما بچي نو غستل بیا ولې چې اوسه څنګه بکیږي دا ان د ست سوال دی کیفیت ها ولې چې غواړې بیا ولې چې الک الله څنګه براله زوی راکې زه خو سم بډم نو بیا سوال ولې کو ولې بډا ته د مخ نه یاد نه دا سوال د سره کیفیت ته زوی خو بکیږي زکه مې دنه به موسم اوغس او ما بوډاله به راکه هو دا دا چې ان په کم کیفیت او طریقه بکی آیا زما خزه او زبه واپس ځوانیګو او ځوانه نه بعد بیا ملاب کیږي بیا بدغه سي حملیات نه همیا شی بیا بچي پیدا کیږي او کنه دقه سی و بوډا و بوډا نه پیدا شي داطفالو انا یکون لی غلام په کومه طریقه به زما بچی وقد بلغنی الکبر او حال دار چې رسیدلې ما ته بډاوالی و امراتی اخر خزم هم شنډه ده قال فرشتي وتوي کذالک الله هم دغه رنگ به الله بچی درکې کذالک هم دغه رنگ په دې بډاوالی کې یفعل کوي الله ما یشا سچو غواړي دقه سی و بډاو د بډای زوی پیدا کی قال وی وی رب زما ربا نو سګرا هغه عادي طریقه نشوا د ولادت عادي طریقه نه دا عادي خدا دا ملاب دا غین آباد حمل حمل اتنه همیاشو ترسي آثار ښکار شي دا چونکه د عادي طریقې نه خلاف دی ولې د خرق عادت لیدل او کنه نو بچې مل پکې به طریقه ور کوي خرق عادت ور کوي نو چې خرق عادت شو او هغه علامه نشته نو بل علامه به سي ما ته بسنګ په دلګي ځکه چې د نوه میاشتو اتو میاشتو حمل خو بنی کنه چې د حمل نه معلومات شي چې ولکه اتمنه هم میاشت د اولاد کېدو وخت دی هغه خرق عادت ته یک دم به الله پاک سه تنظیم کوي نو سنه خسره قال وی د رب زما رب اجل لی آیا وګرځه ما د پاره س نخا چې پاغه وخت کې زه خصوصي شکر ادا کم د نعمت د اظهار وخت بی قال وی وتعالى آیاتو کنه خستا دا دا الله تکلم الناس ثلاث ایام خبرې بنه کې خلکو سره درې روزي الا رمزا مگر په اشاره دلته روزي یاد کړی دي سوره مریم کې بشپې راشي نو بس دواړه یو ځای کا کنه شپې روزي نو ځکه مونږ معنا کو الله تو کلم الناس خبره بنه کې خلکو سره سلاست ایام درې شپې روزي الا رمزا مگر په اشاره دې څه مطلب چې دبا چاړه ګونګا شي خو بیا نقصان دی نه نه دا مطلب نه دی دا اصل کې یو صورتي دا د تصوف اصطلاح ده حالت بست او حالت قبض وته وای حالت قبض او حالت بست یعنی پتا باندې به با حالت قبض راشي دایداسي په دې نیکانو بزرګانو خلکو راځي یا مو باندې مرাজি تاسو وچرته کتلی کله کله سړی سوینه خو اسی زړه خوشاله بس خوشاله خوشاله هر کنه مې اسی زړه خوشاله دی او دا بس دی او کله دا کیفیت راشي چې زړه د سړی داسې بن شي یاره زړه مې خپه دی وره یاره پته نه لګي خو کنه نو دا حالت قبضي نو په دې اولیاء او د اصطلاح د صوفیاو چې دی باندې په دې ذکر اسکار عبادتو کې کله سي حالت قبض راځي او کله حالت بستی کله چې حالت بس راشي نه د خلکو سر ملاب ناشته پاس حالت قبض راشي دی بس وی چیرې طرف ته صرف الله می یادولې نو په د باندې بس راځي حالت قبض نو چې حالت قبض ارمانه کله راغې او د خلکو سره میل میلاب خبره اترې ډېرې نو غستې نو مطلب دا دی چې دا وخت دا بچی کېدو دی نو بس دغه کې بیا ته عبادت کوا نو دا مطلب دی الا رمزا او یا دا چې حالت قبض راغې نو د الله شکریا دا دا کوله نو د شکرې د پاره روجونی وا او د دی په دین کې سو شریعت کې روزه کې خبرم نه وي مریم وې کنه فلانو کلم اليوم انسیا نو دا مطلب دی دا نه چې چاړو ګونګا دی روزه نی ولې دا روزه کې د غروازو کې خبره کول نو نو په اشاره کوله دا مطلب او واس کو رب کا یاد ور رب دې کثیرن ډېر ډېر په دغه ورځو کې وسب بلاشی ول ابکار پاکي بیان او د الله مازیګر او سحر به تور کرامت راشي کله کله دا سوشي ملائک کله کله الله انساني شکل کې عام خلکو تم کله راولي د تعاون امداد د پاره دا د شیخ القران رحم الله یو کیسه کوي وی یو سړی راته وی چې دا ثوابه په پلان کې دشت کې او د پلان کې صحرا صحرا د کې دا د شډيري دي کنه دا مېری په کې ډيري دي ثوابه کې نو په دې دشت میره کې روان یم سخت ګرمي و او صحراګانې دشت خو ډیر لري دا ته اوس هم موټروي باندې چې ځای کنه د ثوابه د ایریا چې شروع شي داسې لري لري پورې دشتي لوړې جوړې لوري لوري دشتي نه په دغه کې روانم او ډیره سخت ګرمي او تګې شو د دغه نه سکیدم د تندې د لاسه مړ کېدم قریبه وا او شیخ وی ما ته وی چې قتل می ترالی وو سره را دې کړو مسکلې چې القرآن چپ کدا خبره مکا سنو زه خدل تناستم دا بچرتا دا الله بنده فرشتہ راغلی چې زما په شکل په تاثیر وې تعاون کړي نه غزما په شکل د په شکل د د سشو مقام شو کنه کرامت شو او الله فرشته کله رولی کی نو فرشته کله دا سیده امداد تعاون د پاره نو راضی به تور کرامت رش او یا دادا چې دا د عیسی علی السلام پیدا کیږي کنه نو دیتا د پیغمبر د پیدایش نمخ کې کله ناشنا کار کیږي نو هغه ته معجزه خو نه وي معجزه خو هغه چې هغه په لاس د پیغمبري نو دین مخ کې چې کیږي هغه ته سوې ارحاس س استاله دی اوریدلم نه کنه ارحاس وتویلی نو دا به تور ارحاس د عیسی علی السلام پرشتہ راغله ها یا مریم اے مریم ان الله بشک الله استفا کی ورکړی ته د دین د خدمت د پاره او تو حرکه او پاک کړی ته د مسجد بشرنا د مسجد بشرنا سړی بلاس نوړي واستفا کی ورکړی تعالی نساء العالمین پټول خود د تمام مخلوقات پس کی ها پس په بغیر خاون بچی کېدو کی دا مطلب دی بچی به بغیر خاون کیږي دا صرف ستا خصوصیت ته د بلې خزینه دی یا مریم یا مریم قنوتی لربک نو تابعداری کوه د خپل رب وسودی سجده کوه ور کوي رکوع کا او مار راکین سره د رکوع کوونکو د الله عبادت کوه دا دی وخت چې الله در باندې با انعام احسان کوي بچي بدی کیږي دلته وسجدي ورکي مع الراکعين نو جمع ته مراد ده نه نه دا مع الراکعين مستلزم د جماعت نه دی چې جمع سره کوا بلکې دا صرف اشتراک وصفي دی یعنی مطلب هغه مونږ کوي چې رکوع پکې رکوع والا ذالک من انباء الغیب اوس دا نقطه د پاره د اثبات د رسالت د نبی علی السلام وګوره دا واقعیت چې تیر شو د امرات عمران د زکریا علی السلام او د مریم دا تمام واقعیات خو د ډېر زړې زمانی دي پیغمبر نشپګ وسو کاله مخکې خبرې دي شپږ سو کاله مخکې خبرې دي نو پیغمبر ته دا څنګه پته ولګی دا او د دې وطن هم ندی کنه د حجاز د کم وطن دی د فلسطین دی دا غ وطن دی پیغمبر التتلم نه دی سیوا د ماشوموالی نه چې تر سره شام ته تلو غم لار کې واپس شوی دی نو دا غزه واقعات د پیغمبر بیانې نو دا سچ دی دا نخه د دې چې دا وحی دا لہذا ته پیغمبره ذالکا دا سونه واقعات چې شیر شو دا من انباء الغیب دا بعضی خبرونه د غیب دي انباء الغیب راضی کنه دا من انباء الغیب دا بعضی خبرونه د غیب دی نوحی الیکا چې مون وحی کو د دې تا تا نو بچی وحی شو نو غیب پاتې نشو وما كنت لديهم نبی پیغمبر ته دوی سره یلقونا کله چې دی غرزول اقلام او خپل قلمونه چې ايهم کم یو پدی کې به یکفلو ذمہ دار شي مریم د مریم تربیت کوونکې بشي د مریم وما كنت او تنوي پیغمبر علیهم دی سره ایز یختصمون کله چې دی خپل منس کې باس کاو وګورغه حالات چې زکریا علی السلام او ټول ناسو مور دا بوتل چې داسې لکه د ګرځې دوشوا ما دا نظر منلې نو دا ساسو د استاد د عمران صاحب لور دنو نو دیو وی دا به زوالم بل وی ز ولی د استاد بچی دی نو چې د استاد داغه حق اداش احسان وسره نو بلې کې باز شو نو اخر بیا جګړه په دې ختم کړه باز چې ځا خسنې بواج نو قلمونه وسره قلمونه واچول قلمونه څنګه هغه قلمونه دی بیت المقدس کې درس تدریس او قلم درس تدریس کی کنه دغه انبیو پکې بزرګانو زکریا علی السلام مشر د استاد مخ عمران علی السلام عمران صاحب هغه قلمونه غیر واغستل وبو کې لخته وغیرہ ولا روانه وا راځي د کې غردوي نه دا د زکریا علی السلام او د انبیو چې دینو معجزه شو یا چې بزرګان دي دای کرامت شو د وبو سید سره قلم روان نشو د وبو خلاف روان شي داس نو هغه د زکریا نور قلمونه وبو یوړل زکریا علی السلام په خلاف روان شي نالم الغیب دی ولی ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک وحی وتکی عالم الغیب نه او دویم حاضر ناظر هم نه دی و اس قالت الملائکه یا مریم اوس عاجزی د عیسی علی السلام شروع کړي د مریم د واقع په زمن کې کله چې وی ملائک فرشتي یا مریم مریم ان الله بشک الله یبشرو کې زیر در کوي تا د بکلمت منه په کلمې چې د الله تر طرف نه ده د کلمت الله و اسمو اسمه چې نوم یې المسیح مسیح عیسی ابن مریم ده مسیح معرب ده د ماشیح نه مبارک ته ویل کیږي عبرانه زبان کې یا مسیح د صح یسوح نه ده زمکه کې بغرزي او دارنګ مسیح الدجال ته مسیح یا د دیو جنوي چې هم دنیا کې ګرځي کنه او یاغه ممسوح العين دی چې سترګې مسح شوی ده نو بهر حال نو عیسی علی السلام تبا دارنګ مسیح ویل کېده عیسی ابن مریم چې عیسی ابن مریم دی د مریم زوی دی وجیهن او دیبا مرتبه والی مخوری زوی په دنیا په دنیا کې ول اخر او اخرت کې مؤمن المقربین او الله ته د نږدې خلکو نه به د الله دربار او یکلم الناس خبرې وکي خلکو سره فل مهد په غیګ کې مهد د مریم مهدو کنه 28 آیات سورته مریم کې چې غیګ کې راغسته وو ويكلم الناس في المهد خلکو سره خبرې کوي په غیږ کې هغه 28 نمبر آیات چې مریم کلا پیدا شو دی را روان ک نو خلکو ورتوي مریم تدا سکه لقد جئت شان فریا پلار دیم بد سړی نو مور دیم بد نه وا دا د سوکړل پچې پزوانه کې پیغله خدي څنګه کیږي نه ای ورته سوي ها اشارتی له د ته مې اشاره وکړه ورته زما روزه د خبرې نه کوم د سره خبرې وکړي نغه پاسید هغه د مور پغیک کې ورکوټه بچي شوروش انی عبد الله اتانی الكتاب وجالنی نبیا تقریر شورو سونه خولي تقریر کړي پغیک د مور کې کړي ناغه د محد وکهلا او په پوخ عمر کې بم کوي پوخ عمر کې تخوار سو کوي دا کمال او دا خونه دا غوړ سړی په پوخ عمر کې کوي مطلب څه دی کهلا مطلب دا د عیسی علی السلام د حیات نقطه چې هغه جم دی دی ولی اچ کلا د دې زنه پورته کې د دنیا نه نو 30 35 سال یا دغه سي خوش عمر او د باندې هغه د کوهولت وخت نه راغله نو چې واپس راشي په دغه د کوهولت وخت راځي او پای کې به خبرې کوي نو دا نقطه شو دا حیات دا عیسی علی السلام ومن الصالحین او د کاملو نیکانو نه وي قالت دی وی رب زما ربا ان یکون لی ولد سنگ بی زما بچی ولم یمسسنی بشر حال لاره چې نه د مسکړې لاس نه دروړې مال اس بشر نه پنیکاو نه په صفاح نه پنیکا او نه په صفاح څه مطلب نه مې نکاح کړی دا نه مې زنا کړی نه څنګه بچی کیږي وره دنیا کې اسباب خدا دی چې بچی پیدا کیږي نو د سړی او د خزې د ملاپ نه بعد نو که په نیکۍ نو جایز اولاد شو که په زینۍ نو حرامي اولاد شو خو اولاد چې کیږي نو دای چې د ملاپ نه او ما سره ملاپ نه دی شوی قالو ورته فرشتي کذالک هم دغه رنگ به دقه سبا تسه لم يمسسني بشر اس سړی به د تلاس نی وړي کذالک اللهم دارنګ الله یخلق پیدا کوي ما یشا چې غواړي دا خدای الله کمال دی چې بغیر پلار پیدا کی او هغه تګران نه دا اذا قضا امرن کله چې هغه فیصلو کې د یو کار نو فینما بشک یقول وی له دې شی تکون شفه یکون شي او یا د کتاب نه مراد قران دی او حکمت نه مراد سنت د پیغمبر دی لکه سراج المنیر ویلی دی یا یعلم الكتاب والحکمت بعد نزوله والتوراۃ والانجیل قبل نزوله نزول لمخه تورات انجیل له او چې کله را کوشي نو بیا یعلم الكتاب والحکمه کتاب سنت او دای شریعت علم بالله ورکی د نبی علی السلام ځکه فیصله و پدې بیا کوي کنه خپل باندې خو نشي کولی او خیبدتا قران والحکمت والسنت پس د نزول نو تورات او انجیل او تورات او انجیل به تخی مخکې د نزول ورسولا او د پیغمبري خو اله بنی اسرائیل صرف د بنی اسرائیلو دغه اس بنی مسیح او د عیسایانو د وفات جواب وکړو چې هغه سوي دا د ټولي دنیا پیغمبر دی نه اله بنی اسرائیل او انی قد جئتکم بیااتن ندلتا ادماج او اندماج دی څه مطلب دلته ډیره لوی خبره حذف کړه دا خو مور له زیره ورکه کړه نو دې پسې به ته سوره مریم راواړې 22 آیات ابدل تولی کی ناغه 22 آیات کې بیا مریم باندې سراغه درد زیراغه فاجاه المخاز الى جز النخله التلاړه بیا بچی پیدا شو جبريل راغې بیا داغه نه بعد بچی غیږ کې راواغس قوم طرف ته را روانه و او بیا قوم سره خبري شوې دي بیا عیسی علی السلام تقریر کړی دی بیا غټ شوی دی بیا ولا الله نبوت ور کړی دی نو انی قد جئتکم بآیه من ربکم نو قوم سره بیا دا خطاب کړی دا دونه پکې ادماج او اندماج عیسی علی السلام اوي دیو جن دلته بداشي عبارت ورسولن الى بني اسرائيل او قال عيسى بعد ولادته وبعد ارساله دا مطلب چې اني قد جئتكم د پیدایش نه او د رسالت نه بعد قوم ته وی انی بشکزه چیم قد جیتکم راتل میکړی تاسو ته به آیت من ربکم په معجزو د طرف درب تاسو نه یو معجزه نه معجزه دلته آیت جنس ته جنس معجزه مراد په معجزو مرات لیکړي دي من ربکم د طرف درب تاسو نه او هغه معجزو کې بعضی دادی چې ان یخلق لکم یقینا ز جوړوم تاسو لا دلته اخلقو په معنا د پیدا کولو نه بلکې په معنا د صنعت ته صنع لکه قران کې وای احسن الخالقین مطلب احسن الصانعین اخلقو ا اسویرو زاد المسیر وای جوړوم تاسو د پاره مینه توینه د خټینا که حیات تویره په شان د شکل د مارغه فانفخ فیه حکم پدې کې پيکونو شیدا طیرن الوتون کې مارغه خو به اذن الله د الله په حکم یو معجزه وګوره د خټه نه د مارغه شکل جوړول خو مو تام کولی شو نشو دا کار خوار سو کولی خټینا مارغ جوړ کی شکل تالک جوړی دا ډیکوریشن پیسونه چې کم بازار کې ملاویږي نه د سن جوړ کړي پلاستیک اپ پیرس نه جوړ کړي دي کنه به چرته مرغې دا چرته یو شی دا چرته وخ دی او چرته یو شی بل شی جوړ کړي پلاستیک اپ پیرس نه جوړي یا دا خالص پلاستیک نه جوړ دي جوړ کړي دي خو لیکن کمال دغه نه دی فان خو فيه الاکمه مرزادړون پیدایشیړون مور د پیدایشي ځکه دا لا علاج والابرس برګي مرز والا وو هل موت او جم دي کوم مړیم د قبر نه خو به اذن الله دام د الله په حکم وګوره معجزه د پیغمبر په اختیار کې نه به اذن الله به اذن الله به اذن الله باذن الله دا کارونه کوي دلې کوم معجزه ورکړې و بلکې هر پیغمبر لا الله پاک معجزه هغه ورکړي چې د هغه شینه د هغه دور خلق عاجز شي وګوره د عیسی علی السلام د موسی علی السلام په دور کې چې دینو سحر ډیر لوی زورو نو الله ولا معجزه امسا ورکړه چې ساحران ته عاجز شي دا غي د مثال نه د عیسی علی السلام دور کې طب دا کمال در رسیدلو دا سقراط بقرات دی هغه دور کې لوی لوی حکما حکیمان آلتو خواوی د یو سو شینو علاج نشو کولای ایت عاجز شي مړ را جام دې کول نشو کولای مرزادړون برګه مرز د علاج نشو کول شی نشو پیدا کولی چې واروزی دل الله داسې معجزه ورکړي چې دا غي تبم مات پړګیا بس دا دغه معجزه ته مخکې شو بل و انبئکم خبر دل در کوم بما پاسبانه تا کولونه چې تاسو خره و ما تدخرون او چې ذخیره کوي فی بیوتکم په کورونو خپلو کې خودل تم سره به اذن الله ولی ها ان بشک فی ذلک بدی کې آیت لکم دې کې نخی دی تاسو لپاره دلایل دی تاسو لپاره د پاپ دیت د عیسی علی السلام ان کنتم مؤمنین کې شرطی مؤمنان په مصدقن او تصدیق کوونکې لما دا کتاب بین یدیا چې زمان اړوان دي من التورات ني تورات د تورات تصدیق کوم خلاف نه او بل وليحل لكم دل راغلم چې زه حلالواله بیان کم تاسو سباز الذي باز داغه سحرم علیکم چې حرام کړی شي وی په تاسو په يهود باندې حرام کنا نو دیم دا بنی اسرائیل پیغمبر دی يهودم پکې شامل دي کنه سوره انعام 146 کې برایش چې په دی باندې سو کله ذی ظفر دارنګ شهومهما وغیرہ وغیرہ دا شینه په حرام دا الله رب العزت د عذاب په تور د سزا په تور په بن کړیو د عیسی علی السلام شریعت کې وتاغه جایز نو زما شریعت کې جایز دي وحل لكم حلالوم تاسو لا ما سمانه وکړه بیانوم حلالواله تاسو ځکه هل حرمت دا خو تشریع دا الله کار دی مطلب بیان دی ده بیانوم تاسو حلالواله د باز هغه سحر علیکم چې حرام کړی شی په تاسو باندې قهرن قهرن در باندې حرام د الله طرف وجیتکم راتلکم تاسو به آیاتن په معجزو مې ربکم طرف درب تاسو نه نو فتقوا الله نو بس اوس الله نو یریږي واتیو زما ته بيداریو کې او ان الله بشک الله ربي زمام رب دی ربکم تاسو رب دی فعبدو خاص دا عبادت کوي دعوت ولي وي توحید دعوت امر کوي او بل دا دا چې داغه په ژوند خلکو عبادت شروع کړو انبیو لیو کې باز داسری په ژوند عبادت پای کې یو عیسی علی السلام هم دی چې په ژوند د عبادت شروع شو ولې د معجزو د وجې دارنګ د دې اسرایلی کې کوم کتابونه دي هغه په حواله چې دای په تاریخ کې دي چې عیسی علی السلام لبه وای چې دینو بیمار کټ کې راوړو کټ کې چې براوړو نو هغه به د په دم واچو لاس به راخ کاله بجک جوړ کټ به وسر به هم دغه سی وړو په خپل خپل روان نو دیو جن دوی چې دا معجزې ولیدې نو بس رو رو رو رو د عیسی علی السلام بارکه عقیده ګډه وډش نو وتبه دته یا ربی وی یا ربی نو عیسی علی السلام باندې کومه تریب به مو آئے نو خدای الله اجاز بندې مجز ان الله ربي وربکم فعبدوه رب هغه دی دا غي عبادت کوي هذا صراط مستقيم دا لار نه غا فلما حس عيسى منهم الكفر قال الحواريون نحن انصار الله دا عیسی علی السلام خپل دعوت خو جاری ساتلی دی چې په دې دوران کې دا سوا پوه شو چې ټول بنی اسرائیل دعوت نه مني يهودو بګه کنه دا اصل کې يهودو تعالی راولېګا چې يهود بګړو شي او خباستونه تاسو لیدل نو عیسی علی السلام د دوی د پاره راولېګا او دا د بنی اسرائیل پیغمبر دی د يهودو تعالی را لېګل خو دی يهود ایمان راوړل زديانو نو سلک خاص په کې راوړو چې عین حوارین جوړ شو عیسی علی السلام پوه شو چې دا خلک خو ایمان نه راوړي نو فلما حس عیسی کله چې محسوس کولی د عیسی علی السلام منهم الکفر د د يهودنا کفر چې زديان دي نو قال وی من انصاری سوګ ده زما امدادي ال الله د الله په دین کې ما سره د الله په دین کې سوګ دريږي قال الحواریون وی مخلص خلکو نحن انصار الله مون امدادیان د الله د دین او آمنا بالله ایمان امروړې په الله واشهد گوا سچ به ان مسلمون چې مون تمام مسلمون موحدین یو مون د سره په دې توحید کې ولاړو حواریین د اصل کې شاګردان او خواص د عیسی علی السلام حواری خواص ته وي ځکه زاد المسیرم لیکلی انهم الخواص الاسکیا خواص الاسکیا دي او دارنګ ابن جوزی دام وی الحوارین ای الاعوان داغه معاونین دا خبره دا دوبیانو پلانو داسې خبرې دي ښا دا د يهودو د سپکولو د پاره دا خبره مشوره کړې ده بلکې حوارین مخلص خلک مخلص او پاک او وی مونږ امدادیان د لوی مان امروړې په الله نو غواوسه چې بشک مونږ واحدینو بل طرف ته يهودو سره چلو او خلافو ومکرو دی تدبیر جوړ ک د قتل د عیسی علی السلام ومکر الله ومکر الله او تدبیر کو الله پاک د بچکول د عیسی علی السلام دی عیسی علی السلام وجه الله عیسی علی السلام بچکاو نه الله ته بروخی جو او الله والا خیر الماکرین بهتر د تدبیر کوونکو نه ده د الله تدبیر کامیاب او د دوی منسوبي او تدبیرونه ناکام قولوا قولي هذا دا دوا چا غوسه دا دوا وتاو کې اللهم ان موږ یو طالب دی درس کې یو درس نظامی کې بیمار دی دوا وتاو کې چې الله وت شفای کامل عاجل نصیب نور چا دا دوا غوسه د بیمارانو داسې یو زموږ څه ملګري دي بار دي د هغې دعا غوستې ده چا چې هم دعاګانې غوستي څه حاجتونه یې شرعي پوره کړي بیماران یې الله ورته شفای کامله عاجل نصیب کړي وسلم